مدنی صورت ته په نزول کې یو سل دولسم نمبر دی پس د صورت فتح نا نازل شوه دی په ترتیب د صورتونو کې پنځم نمبر دی پس د صورت النساء نه امتیازات دی صورت دا صورت ممتاز دی په څلورو مسائل باندې چې هغه الله پدا کې بیانې په بل صورت کې هغه سن دی بیان شوی اوله مسله تحریمات الله کم سیزونه چې الله حرام کړی دي په دغه صورت کې ذکر کیږي دویم نمبر کې تحریمات العباد کوم سیزونه چې حرام نه دي خو بندگانو حرام کړی دي ځون الله دریم نمبر کې نذور الله آغا نظرونه چې انسان الله د حکم منلو د پورا د الله سره کړی دی وعده کړی دی څلورم نمبر کې نذور العباد بندگانو چې کوم نظرونه دي د بندگانو په نامه دغه سه دا صورت ممتاز ده په بیان دی عیسی علی السلام چې قیامت کې به څنګه بیان کړي دغه سه دا صورت ممتاز ده په بیان د اغه دسترخوان چې عیسی علی السلام دی الله نه غوښته او انزل علینا مائده من السما دغه سه دا صورت ممتاز ده په دوو زمنو په واقعات دوو زمنو د آدم علی السلام حابیل او قابیل دعوه دی صورت بیان دی څلور مسلو بیان دی مسائل اربعو یا بیان دی حل او حرمت حلال سیز او حرام سیز الله بیانای څلور مسلې کمی وي مخکې تیر شوي نمبر 1 تحریمات الله نمبر 2 تحریمات العباد پاغه کې بیان د څلورو مسلو کوي دوا صحیح دي او دوی غلط دي خلکو دې ځان نه جوړې کړې دي اول دا تحریمات الله چې یو شی الله ناروا ګرځولې وي نتی روا مگر زوا یو به پکې دا مسله بیانې دویمه دا تحریمات العباد مطلب دا چې الله کم شی حلال ګرځولې دی بندا دې هغه حرام نه ګرځي خلقو هغه ناروا ګرځولې وی دې هغه بیان کړي دریم نمبر کې مسله پدا اولنی باب کې نذور الله چې د بندگانو په نوم نظرونه کوم پېښوي دي دا غي نزان وساتو او مضبوطه وعده دی هغه پورا کو وعده دی چشي د بندګې بندا د الله سره دا وعده کړي چې زه به د تو بندگی کوم ته مې رب یې چې رب دې چاله ویلې دي د هغه بندگی کوا کنه احلت لكم بهيمه الانعام اوس بیان د تحریمات غیر الله تحریمات العباد یو شی چې الله حلال کړی دی او بنده حرام کړی وي داغه بیان کړي خود ساخته خلق د ځان نه ځان بند کړی وي فصاد امر ده او امر دلته کې دی ایجاب دی پر وجوب دی پر نه دی جګنی خامخا خکار کوا مسله دا و چې په حالت د احرام کې خکار کول حرام دی نو کله چې تاسو حلال شو دي چې شینه د احرام نه مطلب احرام وخت کو بیا کوو فصادو کولای شو دا نه چې کنه لازم نه خو کچا کول نو کولای شي نو عمره چې کله کوله دوی بیا بند کړل د حدیبیه په موقع باندې صلح او شو صلح حدیبیه وته وی بیا ورستو هغه خلق مسلمان شوی الله فرمای اسنا چې هغه زړې خبرې سر کولو کې بیا چې تاسو مسلمان نه کولو د هغه خبرو دی وجه نه چې تا زیاتې ونه کو ګوره خبردار تیری خبره هغه هېری کو مرسته کو د نیکی کار دی چې شیم چې دی نو یو بل سره ملګرتیا کوه تعاون کوه دا د قران کریم درسونه چې دی دا د نیکی کار دی نو پدا کې د یو بل سره مرسته څه مطلب چې خلق لا ذرائع جوړ کا خلق لا طریقې جوړ کا هر چاله دا مسله وخیا هر چاله دی د الله کتاب بیان کا څوک نه دی خبر نو اغم د ځان سره والا اغم پویا کا چې دغه کتاب کې اصل کامیابی هم په دغه کتاب کې دغله تعاون د نیکی په کار کې تعاون ویلش بیا نن سبو ذرائع دي مختلفه د نیکی په کار کې دغه د قران کریم درسونه دا بیانات دا د دین خبره یو بل لګا دغه لپاره چې څوک ووري چې د هغه په اصلاح وشي د هغه په د آخرت نقصان ختم شي او د آخرت د نقصان نه بچ شي ها د بدی په کار کې د ګنې په کار کې د یو بل مرسته مکوا د ګنې کار دی غانا سندري داسې نور دی الله نه فرمانی دی نو داسې ذرائع ما جوړوا چې ته په تخلق له دې اغه تعاون او معاون وګرځيږي بیا نن سبا خلک چې وګوري په د بازارونو کې کمپیوټر به لګول وي په دکان کې به نوست وي او میموري کارت به ډک کې دي چې شینه د غانو نه د ډرامو نه د پروګرامونو نه د فلمونو نه د لغندو بربندو نه العیاذ بالله او پیسې ته څو خلی یا شل روپې یا دیرش روپې یا څلوېخ روپې یا پنځوس روپې نو ظالمه د دغه پنځوس سلو روپو د پوره د خپل آخرت په دا ولګولو ته خو نوستې په جماعت کې به نوستې تلاوت به کوي ذکر به کوي یا به چې ته عمرې له تلوي طواف به کوي یا به نور دینه کې کارونه کوي روزه به دی او د تو د لوس نه چې کم ګند خور شوی دی کم دې نافرمانه شي خور شوی دی چاله دې څه د الله نافرمانی لګلی وي خور کړی وي نو ګوره چې څومره ګناه هغه کوي د هغه برابر ګناه دې تو په عمل نامه کې لیکل شي ښا خو اوس خو پته نه لګي پته به ورسته لګي دا د خکار وکړو کا بد دی وکړو ظالما چې خپل آخرت ته بل چا په لاس خراب کړو هغه هم د لګو پیسو دی پورا نو الله فرمایي په زیاتی او ګناه باندې د یو بل تعاون مکو خلق له دې نیکی لیر او خیا دین د ټول نه لوی نیکی وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کم سړی چې بل چاله د نیکی لیر او خی ادال علی الخير کم سړی چې د نیکی لیر چاله وخی کفاعله کدا سړی هغه نیکی وم نه کی خو چې بل کس هغه نیکی کوي دلم پکې هغه عمر اجر ملوي ښا قران کریم درس لري یو کس راوستو چرسا دی الله کتاب وور ارسا دی الله قران وور تروشا نو خپل غټه خو دې اسم وکړه خپل عمل نامه خو دې اسم ډکیږي چې دې هغه کما عمل نامه دې نیکی وډکیږي دې توم پکې اجر نو روزانه داسې کسان چې درس لنرسي یا الله کتاب او دل لنرسي زکه دا په خیرونو کې د ټولو نه لوی خیر دی ښا نو یو یو کس د ځان سره والا عمل نما زونه جوړا کا دینه کې په کار کې تعاون کوا وګرځيګه پسې اسه سړې په قبولو کې اخته دی اسه سړې چې دی دی الله نه په غفلت کې دی نو ته بیدار کا کنه ته ویر شه چلکا د موت څنګه انډي ولید او ملګرتیا ته د میوا خبره نشي منلې هغه خبره هم د خیر خبره روشه چې دی الله کتاب لکینو چې دا زړه دی الله بدل کړي دی الله په کتاب زړه نه بدلی د زړه تیارې دی الله ختم کړي دا د نیکی کار دی دا د تقوا کار دی ودمو او هغه وینا وینه نه مراد هغه بيدون کی وینا کله چې سړی ویني شي او د هغې نه کوم وینه روان وي یا حلال کړی شي لکه ساروی د هغې نه کوم وینه سي هغه حرام وا ولحم الخنزیر د غیر الله په نامه چې کوم چغه والی شي د غیر الله په نامه باندې منښت کی هغه چغه په تو سه حرام دغه وجنه دغه مخ کې کمایت چې تیر شو پدا کې دغه الاسم نه مراد ګور باز مفسرین فرمایي چې اسم نه مراد شرک ته علامه ابن قیم فرمایي چې اسم نه مراد هغه شی دی چې جنس حرام دی لکه دروي او عدوان نه مراد هغه شی دی چې نوع حرام وي نوع لکه مثلا په اجتماعي شکل باندې دوا کول د سنتو نه بعد چې کوم خلک ثواب یې غني دا نه چې کنه دوا کولای نشي دوا بالکل کولای شي خو په دا اجتماعي شکل یې لازم چې څو غنی نو پیغمبر خدا سره نه کړی او ته چې لازم او ضروری غنی نه دته په دین کې اضافه کوي دا شرعا جائز نه ښا وما اهل لغیر الله به کی یو مراد دغه دا دی د مخ کې سره ربتم دا شو مخ کې الاسم کې مراد شرک او دلته کې هغه چغه چې د الله نه ما سوا د بل چا د پوره په आवाज وکړي شي دور بابا را مدد شاه یا پیر بابا را مدد شا کله چې یو سړی ساروی علالوی او پاغه ټیم کې دی الله نه ما سوا دی بل چا نوم واغستې شي دی بل چا په نوم زبا کولې شي دی بل چا په نوم منښت کولې شي دا حرام وا ما نه مراد چغا دویم مطلب د ما نه مراد هغه ساروی و ما اهل لغیر الله به خو د دغه توجیه مطابق به دا به کی دا با په معنی دی اعلی سروی معنی ته ګورو الله فرمای حرام کړی شوی دی پتا سو ما هغه ساروی تحریمات الله او نیازات غیر الله یې دویمه نامه ده دغه مشرکین به داسې کول ویل به چې یو انسان په خپل لاس حلاله وکي دا الولوي تاسو یې حلال غړو او چې الله یې مړ کې کم ساروي ساتي الله وباسي به نوي حلال عجیب خبره دوی الله په دغه آیتونو کې ذکر کړو چې ګورا دا الله حرام کړی دی نو چې الله یو شی حرام کی تحریمات الله بیان کی نو ته یو منه کړه ته خو بنده یې بنده خو وی منلو والا الله تحریمات ته تحریمات الله ذکر کړي الله فرمای والمنخنقه والموقوذه المنخنقه مراد خپی کړی شوی په مری کې ته پړې وچی یا مرلې په خپل پړې روشي په دغه دوران کې مرشي ساروي حلال نشي دغه خپی کړی شوی یې ایمو خلکو ته خپی وی چې په مری باندې مری باندې سای بند شي عمر شي بیا اغم حرام دی د والمنخنقتو لګي د مخ کې سره یعنی حرمت علیکم المنخنقتو والموقوزتو الموقوزتون مراد اغه ساروي چې ټکول شوی وي په ډنډا یا په بل څه شی باندې او ساتي وتی وی دا چې ساروي خړل هم الله فرمای حرمت حرام ده الموقوزه کې دا الف لام په معنی دی الذی سرکا زکه چې دا الف لام اسمی ده دغه صف المنخنقتو کې هم المذکر ټول اسم فاعل دی یا اسم مفعول دی نو اسم فاعل او اسم مفعول چې کوم الف لام داخل وي پاګه کې الف لام به معنی الذی یا التی وی نو معنی به دا شی ول موقوزتو یعنی حرمت علیکم حرام دے پتو سے بوندے چې شی الذی اغه ساروی وقزت چې ټکول شوی وی والمتردیه متردیه ویل شي هغه سرویلا چې دی وچت زوی نه رو ګرځيږي ارغړې دلای المتردیه ارغړې دلای امو خلکو ته رو لیل شوی چې بره غره نه را لیل شي داسې بره پغره کې سریږي اچانک خپو خوږي قطا رو ګرځيږي او ساتي وخیږي دام حرام نه ځکه حلال خو نشو کنه ساتي وته نو یو بل سره جنگ لویر شي پخکرو وحلو کینو بعضی زورور وی او بعضی کمزوري وی نو کمزوري ولګي چې تا غلط نو بس ساتي وخیږي دام حرام دی په تاسو باندې دغه سی وما اکل السبع اغه سروي هم حرام دي په تاسو چې وی خوري درندگان السبع سبع ویل شي لیولا امو خلق ته لیوي شرمخ درنده کاغه ار شي وي الا ما زکیتم اوس چې دا څومره مخکې ذکر شول کا هغه منخنقه دی یعنی مطلب خپی کړی شوی دی مثلا پړای یې مریله تله دی او داغه سترګې سپیره وروتی دی اوس ته ساوځي درنده خړل او شرم خړل او لیو وته ور ورسې دي او ال تکې په چاړه راخ کلا دا چاړه راخ کلا په شریعت کې الا ما ذکیتم یې نو چې رساوتونه مخکې مخکې دی الول کړل نو تولا الول شو دا بیا زکا چې سات دې دغه وجنه نور وتی سات دې تو دې دغه چاړې تیرولو دې وجنه وته خو ګوره الا ما زکیتم د دغنه مراد ما اوهل لغیر الله به نه ده مفسرین فرمایي کوم یو سروي چې د غیر الله په نوم نامزد شو نظر و نیاز او منخت د الله نه ما سوا د بل چا په نامه باندې شو دا په چاړه موږ نه حلالېږي تعالی دا حرام ده ځکه چې د غیر الله په نوم نامزد شوی دی مقرر شوی دی الله فرمای الا ما زکیتم مگر هغه ساروی چې تو سه یې پاک کو په حلال سرا چاړه دې پیراخ کلا نور واورا وما ذبح علی النصب دا مخ کی چې کوم ذکر شو او هل لغیر الله دا غینه مراد هغه احلال چې د قول د جبه په ذریعہ باندې چغه والا اوس هغه احلال خی چې هغه منختوي عملی او فعلی نو هغه حرام دي دا ټول د مخکې آیت سره لګي خا حرمت سره لګي یعنی حرمت علیکم ما ذبح علی النصب حرام کړی شوی دی پتا سبحان ما هغه سروي ذبح چې ذبح کړی شي علی النصب په درگاهونو باندې چاغیل شامی هم لکی اغلی کی وی واعلم ان النظر الذي يقع للاموات من اكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها الى ذرائح الاولياء الكرام تقربا اليهم فهو بالاجماع باطل وحرام وی چې د مړیو په نامه باندې اکثر لا خلق چې دی اغا څوک دراهم څوک چې دی شمع بلای څوک تیل راوړي څوک نور د اولیاء کرامو په قبرونو په درگاهونو باندې منښت کوي د دغه لپاره تقربا الیهم چې ځون ور نږدې کی نو دا بل اجماع باطل نه او دا بالکل سوچ حرام دی زکه چې دا منخت د چا په نامه کیږي د الله په نامه خو نه کیږي کنه د چا په نامه کیږي د غیر الله د مخلوق په نامه کیږي او نظر د مخلوق دا جایز نه دی بل دا چې دا عبادت ته او عبادت دا صرف الله لا پکار دی د مخلوق د پر عبادت جایز نه دی دغه سي په دا کې خلک دا ګمان کوي چې دا مړې تصرف کوي ګورا دا مړې باقاعده تصرف کوي حالانکه مړې څه تصرف کولای شي هغه سوړ پروت دی غریب الله اکبر بیا دغه مړی د دغه سيزونو ګوره مالک نه دی د مړی په نامه چې کوم هغه کیږي په درگاهونو په زیارتونو چې دا کمی پیسې یا کم سيزونه خلق ورځي دا د مړی خو مالک نه دی کنه دا د غریب حق دی غریب لویر کا پدا شرط چې غیر الله په نوم منخت نه شي اسه چا ورځولي ها کا منخت وشي بیا خو حرام شو بیا خو خړل دی هغه جایز نه دی کنه هغه د غیر الله منخت یې ښا د غیر الله په نامه باندې چې کوم سيزونه منښت کیږي لکه ډیر خلک څوک دیګ راوړي د بابا په نامه په منښتا په نیاز څوک د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په نیاز باندې او به تقسیموي څوک شربتونه تقسیموي څوک دغه نور چاولې وغیرہ تقسیموي دا ټول ګره محرمات دي حرام دي چاویلی قران کې په درگاهونو چې کومه منښت کیږي هغه چغه چې هو حل شي هغه کار چې منښت د غیر الله په کیږي زبا کړی شي دا حرام دی ګورا وان تستقسموا بالازلام او دام حرام دی پتا سوچې تو سه قسمت معلومو بالازلام په غش سرا په غش سرا قسمتونه نه معلومي یورورا دې مشرکین دا عادت او چې کله به هغه د مکې نه وتل سفر لا نو باقاعده به هغه غشي رواغستلو په هغه به خپل قسمت معلومولو چې د مو قسمت خره که خراب دی حدیث کې دی نبی علیہ السلام چې کله مکه فتح کړی و او بوتان یې ماتول په هغه بوتانو کې د ابراهیم علیہ السلام او د اسماعیل علیه السلام شبیه صورتونه جوړ کړیو او په لاسونو کې باقاعده غشي وداسي اځه دغه د پوره چې په غشي د خپل قسمتونه معلومه ول حالانکه په غشي دا قسمتونه نه معلومیږي الله فرمایي نصب نه مراد څه دی په مخ کې آیت کې تیر شو وما ذبح علی النصب مفسرین کرام فرمایي هر هغه شی چې هغه مکرر شي کل ما نصب وعبد من دون الله دی الله نه مسوا چې دی چشم عبادت وشو دی عبادت ته پورا مقرر شو کاغا ونه دو کاغا غټه دو کاغا قبر دی کاغا نور وی کاغا سپوږمې کاغا نور سيزونه دی یا چې دې نصب نه مراد هغه کانی دي چې پاغه باندې به د غلات بابا کې نستو لا د دوی یو الہ دوی به ته چغه والے واغو به باقاعده هغه لات بابا بي وي باقاعده چې دي ستوان تقسیمول یا مراد د النصب نه هغه کانه دی چې عربو به د هغه بندگی کولا او د دغ کانی په خوا کې به هغه خپل هغه ساروی علال ول باقاعده اوس وخت کې ډیر خلک د کانو عبادت کوي نه کوي دا چې بار لوټ شي د کوکو درې په طرف باندې التکی یو غټه مو په خپل لیدلې دی وخ په شکل باندې داسې یو کوب غوندې جوړ کړي په دامنس کې وتا او د هغه باقاعده بندگی کیږي تا ګرځي تواب چکر ته لګي او سجدي وی ته لګي خلک د هغه بندگی کیږي د هغه په نامه منښت کیږي د ارڅ پراته یې په او پس منظر وی دا چې دا اصل کې یو ولی وو یو هغه ولی په وخه سور او هغه وخه تلا نه مزل نه کولو وی ولی وی ته چې کوم مزل نه کوي نو ګورا تیګه به نه جوړا کړ هغه ته ازار وکړلو وی تیګه ته جوړه شول دا وی اوخه الا یعذ بالله څه دې ځان نه جوړې شوی خبرې خلک د کانیو بندگی کوي د ګټو بندگی کوي دا ته چې زیارت لا لوړ شي یا لوړ شي او الته کې دا کانی په ځان سولوي نو لږ سوچ خو کوا دا کانی څه لبزون سولوي په کانو کې څه شي کداغه کانی د شفا والاوی نو حجر اسود چې جنتی کانی دی پاغه کې به د ټول نه ډیره شفا وای کنه خلکو به په ځون سولې ولې بیا ته چې وګوري په زیارتونو کې حق ایران به پاتې شي زیارتونو حالات په الله یقین کوو دی ویلو نه دی او بیا الته کې منجور نوستوي مخالفت منجوري مجاور اصل کې لفظ دی هغه منجور چې خلق ته منجور یې هغه به نو سو یو باد شکلا ګاډ واډ بریتونه دی لوند ورشند نه رکو شوی ګیره چوغور دی نامنه پیرا 13 په میاش کې چتا ګیره له غسل نه ور کړې نه وینځل یرو یو بد حال دی غخونه چې وګوري شکل چې وګوري یو بد شکل انسان دا منجور ده پنځه شپې وته لاس کې سم رنگونه به په خولي کې لګولې وي پلاتو کې به لګولې وي څه چل دی دا ملنګ دی او هغه ملنګ هغه د هغه زی ذمہوار دی دا غینه خلکو الہ جوړ کړی ای ظالما د الله بندگی دې پرې خو دا د غیر الله په نوم دې منښت شروع کړي او بیا زنانا ال تدرومی ما په دغه خپل سترګو لیدلې دي زنانا وړوکوالی کې یو ځای له موږ لوړلو د کوهاټ په طرف باندې یو مزار دی غالبا بادر بابا وی ته وی یا کې دې شي بل نامه یو غالبا بادر بابا نوم یې دی او په هغه ځای کې یو غټ قران شریف اخول شوی دی لکه موږ د دروازې دغه یو اړخ چره داسې دنه لګونې وړو کې په شیشه کې باندې و روزانه وی و پونی پکې ووړي او خلکو عقیده دا چې بابا روزانه د قران کریم تلاوت کوي نو د قران کریم تلاوت چې نه کوي بل څه کوي هغه صرف یو پونی تلاوت کوي عقل دیواله شوی دی یو پونی اړای نو په کومه چې دې سپاره سپاره کوي ویلې کنه دارین دروي دی یو پانی دومره ورز شپه کې یو پانی وی وی دا بابا تلاوت کې په خپل ځون لاړی علی اعظم فاغزه کې می ولد الیقین کا زنانا هغه غټی راغسته کانی دغه مینو خیو کانی او په وجود باندې دا ستیرول او تیرول چې کني پدا کې شفا د کانیو بندگی کیږي د درگاهونو کیږي د بند د دغو مخلوقات بندگی کیږي او ته بیان د حق نه کوي خلق له مسله نه بیانوي خیر نه یره خلق به پوي شي خلق په شرکیاتو کې اخته دي ظالمه عبادت تی ټول ضایع دی درگاه له مدروما قبر له مدروما الت سجدی ملګوا هغه معبود مگر زوا یاغي پنامه منخت مکوا زکه چې دا ټول چا حرام کړی دي دا الله حرام کړی دی ګوره ته چې دا مسله کله اوري خلک بیا در باندې فتوی لګوي دا وهابي دی دا پنځپیری دی دا پلانې دی دا د وهابیانو مسله و د پنځپیریانو وکړه د قران مسله و نو صوب هغه کانو ته ویل کیږي هغه کانو لا چې هغه په زمانہ د جاهلیت کې د خلکو د بندګۍ او د عبادت ته پر خلکو یخیو خلکو به تبا قاعده بندگی کوله ول خپل یو چی خپل بچپنا دین د ډوري په طرف باندې د سپایو چې دا کومه علاقہ دو د غرس را نږدې یو زیارت وو د جمعرات او د زیارت په ورځ به د کلیو نه د غرمې رمې خزې روانې وي چا به چرګ د ځان سره راغسته او تور چرګ چا به الواګانې راغستې وي چا به چولې په خولې التا چا به چې دی کیر په خولو التا کې نو ز په خپل چونکی مشوم خو هر چې تدرومې دی هغه خود بر ذهن نه ماحول داسې و زنانه او سز په خپل تل نو چې کله قبر لننه وتلو یوه مشرق حضرت ته چې بچی دې له روشه مجدا به څه یې توی چې دا قبر لا سر ټیټ کا مو سر ټیټ کړو ته مونږ له څه پتا وا بیا یې توی چې دا جبه دې روبه سو دې قبر په دا خزا یا دې قبر چې دا کم دیوال غوندره په دا باندې په دا مینه دا خیو کم کونه چې دې په دا د سیو څو ټاکا ویر کا چې شفا دې ته ملوش الله اکبر و مکړه لاګه د دغه شرکیاتو نه چې ګمان دا او چې دا قبر سړی له شفا ور کوي ګمان دا او چې دا زیارت خلکو له بچي ور کوي چې هغه زیارت دی لیدل وي په سوونو رنج پاګه کې راځوړن دی وي په سوونو می خونه پاګه کې لګیدل یو بیا الته کې نږدې دا سوړه غوندې هن وړو کې غوندې کې چې نه غوندې دو په شګو کې کله ورکه شو کله وی لوند غوندې ځای دی نو یوه ښځه لوړله په هغه ځای کې یې شپږ اته د جوارو دانې ولګولې یو بل کس ته پوسو کړو وی مورې دا چی شی دی وی دا د بچو د پوره مې دلته کې دانې خخې کړې کدارو زرغونه شوې خو بیا باپا بچای ورکړي کارو زرغونه نشولې وچې شوې بیا بچی مچی نشته وی چې شه دې راوړي دی وی مو خو دې چرګ راوړې دې دلته کې دې بابا په منښت باندې هاي افسوس ته پښتون په معاشره چې دې الله نه ما سوا لکه څنګه بوتانو عبادت اندوانو کولو سکانو کولو هغه شی مونږ لپاره ته مونږ په دغه علاقو دا بوتانو سکا دا سکانو اندوان تیر شوی دی خپل دین دی نو قران نه بیانې دو الله دې په شیخ القران علامه محمد طاهر پنځپيري نور الله مرقده کوم چې موږ د اساتذه او استاد دې موږ لیدل نه دی الله دې هغه قبر دې نور نه ډکی پښتون معاشره دې شرکیات نه رمنه کړه ما په خپل غیر الله له سجدي لګولې زکه دا خبره کوم په مو یې غټ احسان دی چې دغه کتاب لیکې نه ونو دغه کتاب یې موږلا آسان کړی دی په خپل جبه کې دغه دې موږلا خیر دی کني قران چا چا لویلې شو د قران درس چا چا لکولې شو څو فتوی به لګې دې پاګه باندې وی دا کافر دی دا قران خلکو له بیانې غلط بشوي قران چا چاله نشو بیانولای شیخ القران رحمه الله په هر یو ځای کې خپل आवाज د قران کریم لګولای دی او خلق لوي ویلي دي چې زه ایت شي نه غواړم صرف د الله د کلام دا مسلې ومنو په خوا خدا سي وخت نه وکنه خلق د غیر الله بندگی کوله دلته شیخانو کې زړې بوړې لا شیخ القران رحمت الله تعالی علیه رغلو مشران الله دغه خبره پاتشتا دی نو هغه مسله بیان کړه بیان وکړلو بیان چې کله وکړو د هغه نه پس چې ډیرو خلکو د هغه د خبره خواخې کړي ډیرو خلکو یې مخالفت هم وکړلو یو مشر ته ویل چې د مونږ د علاقې دا رواج دی چې ولمر وشي نو هغه شپه او ټیکاله دا د مونږ رواج دی موږ ته ټیکاله کړي نو مولا برسي ټیکاله به د موسروي شیخ القرآن دی واسکټ نه وي ته په شفر کې بند نغان ټیکاله روغستا وی مو ټیکاله د زو سره خپل راوړی رو ټیکاله میکاله پرې کدو چې کومه مسله زه تو سره خاین د قران مسله اگر سره ومنو دا د مو ټیکاله هم دو دا د مو عزت هم دی دا د مو احترام هم دی دا د مو ارث ارث دی الله اکبر زکه الله دې هغه انسان نه دومره فیض خور کړی دی الحمدلله نن په ټول عالم کې د قران کریم دا درسونه چي دي دا درسونه چې دی دا د هغه فیض دی الله د انسان ته شی قبول کی ښا یو عمل الله د انسان قبول کی چې قبول کی نو الله ته د علم او د دین چنې راونه کی داسې اوس دا پته نه لګي چې کوم یو عمل به قبول شوی وي چا به دوګونه تا کړی وي یا به داسې یو کار کړی وي چې الله لا به خوښ شوی وي او الله به دومره خوښ کړی وي چې ډیر د دین کور به نه خلی الله دې قبول او منزور کړي د دین چنه جوړه شخه د قران د زده کړه چې تکما کوي کناری نه دی او کزنانا دا صرف د اوریدو ته حد پورې مخصوص نه دی زده کا خوري وسره وکا مهنت به وکا او بیا داعی جوړ شه چې الله جنت درکې داعی جوړ شه دعوت ورکون کوي جوړ شه دنیا خلق په کفریات او په شرکیات او د درگاهونو په بندگی کې اخته دي دا به څوک معنی کوي دا به څوک باندې کوي ته په قلاره ناشتي خلق لګیا دي شرکیات او کفریات او په فسق او په فجور کې لګیا دي ته مو د تو ذمہ واری دا چې خلق له دین بیان کو په درد بیان کو په جړای بیان کو مینت او زاری وي ته کو چې هغه دین لرو چې هغه شرکیات پری دي هغه کفریات پری دین زدا کا پدا کوشش کې لګیا وا چې دا زده کوا د قران دا درسونه لیکه باقاعده په اهتمام سره بیا تکرار کوا بیا زده کوا دا به پکاري کی ګورا ام دا به پکاري د چا اصلاح دی وکړلا دنیا او آخرت ځان وګټل دنیا به دې الله حق کوي آخرت به دې الله دې خیر والا جوړوي ښا شیخ القرآن شاگردان جوړ کړی وګوره ها یا هغه شاگردانو نن امیان دي خو لیکن په قرآن داسې پوهیږي په الله یقین کوي چې ډېر علما په نه پوهیږي امیان سلا امیان له قرآن کریم بیان کړو دغه مشرکین به قسمت معلومولو پکښ الله ته فرمایي مغلوب کې گزکنه چې دین دې تټول کامل شوی دی الله فرمایلی ورستو آیت کې بیا بیانېږي چې دین مې کامل کړی دی تاسو لا نو تو سے به مغلوب کې ګنا دي دین په لحاظ سره دین دې تو سے غالب دی فلا تخشوهم پس مې یریګو تو سے دې دوینا دین کامل نه ښا په دغه آیت کې رد دی په هغه چا چې څوک په دین کې نوی نوی کارونه راو باسي لکه مثلا ډیر خلک داسې دي چې هغه عید میلاد النبی مناوي دي دین په مناسبت باندې الکه وی دادی دولسم ورځې هو خلکو ته دولسم یې کوز وی ته عید میلاد النبی وی عید ویل شي اختر لا په پیمانه په شریعت کې څو اخترې دي دوی اختر دی وړوکې اختر مو خلکو ته وي وغټ اختر عید الفطر او عید الاضحى دی روزې نه بعد کوجی والا اختر وړوکې اختر چې مو خلکو ته او د قرباني والا اختر چې غیلا عید الاضحى ویل کیږي دریم اختر نه پیغمبر کړي دي نه صحابه او کړي دي دا تی چې کوي او تی مناوي او ته نو ما ور کوي او بیا خاص عبادت او بیا پکې څوک چې دي څه شی لالوي او څوک پکې څه شی لالوي دا ټول څه شی دي لکه بدعات دي خدانه چې کني بدعات ته وګړه ته سزا پې نشته پیغمبر فرمایلی دي کل بدعت ضلاله هر یو بدعت گمراهی ده وکل ضلالت فی النار او هر یو ضلالت هغه ور لا انسان رسي ګورا جهنم لا به جوړ کی بدعات تو باندې زون مټینګا دغه سے خلق دی جمعه پښپا باندې په خپل مړیو پسې څه منښت کوي مثلا پر واټه په خا کې چې دا شکور پسې وبسي مو خلک نو ماور کې شکور پسې وبسا مطلب په بچو وړ کې باندې پر واټه تقسیم کا نو د جمعې د شپې سره څه خصوصیت ته چې ته دا خصوصیت ورکوي دا خصوصیت پیغمبر کړی دی صدقات کوي هر وخت یې کوا دا مو یې چې د جمعې په شپه باندې کو جمعې شپه به ته مخاص کوا د خیریت لپاره به د جمعې ورځ خاص کی نو دا خاص کول په دانیت وی چې په نور ورځو یې ثواب نشته وي ګوره دا منوا د روزې لپاره به د جمعې ورځ خاص کی د خیریت لپاره به د جمعې ورځ خاص کی ها یو خدا سوي چې د جمعې پر ورځ خلکو چټي وي کته په دانیت باندې خیریت کوي یا په دانیت باندې یو کور کوي چې د خلکو چټي وي نو خلک برتی مولا دغه وجه نه بیا ګوره ګنا نشته ځکه په بدعت کې دوی خبرې دي کله چې ته یو عمل پیژنې چې دا بدعت دی که بدعت نه دی هغه کې دوی خبرې دي دا او پیژنه د بدعت ته پر دوه ارکان دي یو دا التحدث چې هغه کور نه وي په هغه طریقه باندې پیغمبر نه کړي او ته کوي والتدین او دیم نمبر شک پکې دا چې ته دین غني اوس که سوچ وکړي دا سپیکر مونږ لګولای دی زولا درس په کو مې دین غنو چې کنه بغیر سپیکر نه دی درس کول ګنارو دا سې غنو کدا یو ضرورت غنو ثواب نه غنو چې مطلب په درس سپیکر کې ثواب ده کنه مخامخ انداز ثواب نشته او په سپیکر کې ثواب ډیر دی دا ته چې په قالین نوستې نوستې پیغمبر په قالین نوستې کړي دي چې تا صحابه کړي دي نه دا څه چتونه د لنټر دا د پیغمبر په زمانہ کې وو دا پنکی وو دا ته چې چشمه لګوي سترګو له قران په کسه بس دام بدعت شو نه دا بدعت نه دی دا خو څوک دین نه ګڼي کنه دا خو ضرورت دی دا ته چې کوم کور کوي د دین په وجه کوي چې دین یې ګڼي ځکه اغلا بدعت یې ځکه غلا بدعت دی نو چې ته یو نوې کار په دین کې راوبوسي پیغمبر هغه سنې کړي دا ته دین نیمګړې غړې حالانکه دین چا کامل کړي دی الله فرمایي مو دین پورا کړي ته په کې وځه ځان نه غتل راو بس اوس ګوره د ذکر په بارا کې قران کریم فرمایلی دی چې تو سه ذکر کوو ذکر کوو الله ویلی دی الله دام ویلی چې ډیر ذکر کوو ذکرا کثیرا لیکن دا ذکر څنګه کو دا کیفیت او دا طریقه می تعالی خیلی روخا څنګه الله تبارک وتعالى قران مجید کې فرمایي چې تو سے ذکر دے الله کو تضرعا فعاجز اسرا وخفیه خفیه چې لې چغو لکنه خو بیا به دغه لې چلیټونه بند کا نور چیغې شروع کا هو هو هو هو څه شان له ذکر روان دی ظالمه د ذکر لاره دې زونه طریقه ور کړل او نماز دې دین ور کړل دا اوس بدعت ته ورورا دا او په جنا ګورا د بدعت په نامه په تو کې اعمال موجود دي ور خبر نه دي گمراهه پلیاري کوي خو ذکر شیطان دا وسوسه درچي یو حدیث کې دی فضائل اعمال هم ذکر کړی وی شیطان چغه کړوي هاي افسوس مو خلق په ګناهونو باندې غر کړل او خلق بیا ز په توبو باندې غر کړم چې توبه و بس مو ملا په ماتش نو سوچ مې کولو چې دا خو مې څګاټه ونه کړل دا سې څکور چې دغه خلکو لور مخې لا کم چې خلک ثواب هم غني وو توبه هم تینو وسی وې دوی بدعات شروع کړل دا سې کار چې په دین کې وو نه خو ځون نه دین غنلو تبو یی چې لکه د دین کور کوي څلا به په ثواب نه ملوي او زه ته نه تاسو کو دلما قوم څورا کو ته فرض دي درې را کوتا ادغه نه مخ کې د مزدیګار دین څلور را کو تکړی وي دغه نه پاز د مسلطان من څورا کو تکوي نو ته اوس بزړه کې راول چې خنو دلما قوم څلا درې را کو تری خو یو پکې ورزیوت کا کنه کيو رکو ته په ور زیوت کړو نو ګټه به داو شي چې ګوره قرات به پکې زیوت شي سورته فاتحه به پکې وویل شي رکوع ویل شو اوس ولا پکې سجدي اوس ولا پکې تحیات اوس ول وغیرہ وغیرہ دا ټول کارونه د نکی دي کنه دي خو کڅل ورم رکو چاره فرض سره ملو کړل مونږ کیږي بیا هر سړی په پیګه چې مونږ نه کیږي نو کور خو دې ثواب دی خو په طریقه خو دې پیغمبر نه دی کنه فاذان کې اخرنی کلمات لا اله الا الله او پورا کلمه مو څنګه یو محمد رسول الله نو کچاوي صدا محمد رسول الله د زون نه ملو کړلا ازونو شولو مشمون می پر خونې چلا کدا او ګور ازونو نه ورسي فلا اله الا الله ستاب لګول د پکې د ځان نه چي اضافه وکړه د زون نه د اضافه کول دغله بدعتي ورا د اذان نه مخکې پیغمبر دا طریقه نه نو خایلی چې ګنې ته درود وی آیا دا طریقه د پیغمبر نه وا ته اذان شروع کوي او شروع شي چې الصلات والسلام علیک یا رسول الله دا د کوم ځای نه وکړه دا طریقه وی دا درود دی وی دا درود نه مانی درود ویل شتا په منځ کې خلک عام حکم یم نه لیکن دا ته چې په کومه طریقه باندې وی په دا طریقه نه پیغمبر کړای نه یې صحابه او لویلی نه صحابه او کړای او چې تی دې ځون نه کوي دا ته دین غړې په دین کې اضافه کوي او دین دې مخ کې نه څه شي دی پورا دی پورا دی هیڅ دومره دې دې ذره برابر غم کې نشته اړه طریقې مونږ لا خیلې اړه طریقې مونږ لا خیلې ښا یو طریقه لازمه مګنا چې ته په هغه طریقه اوس داو کول دا عبادت دی کنه نه عبادت دی کنه خدغه داوله به تر خپل زونه شکل او صورت ورکړي کړي پیغمبر طریقه به ګوري قران کریم کې الله فرمایي چې مو د مو نه وخت کو نو وسم داو کول شي پنځه منټه پاسین کول شي د منځنه پاسین کول شي حتی چې کټ لخیجم دو کولای شي رکوزیګم ته دو کولای شي وغیرہ وغیرہ ارچتا خدا سمه چې په دغه کې به خومه خو کوي دا خومه خو چې ته وي دا اوس ته لازم غني کور مستحب کور او تو لازم وګڼلو دا غ لازم جوړول دا د چا کار دی د الله کار دی ښا اے رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ځون به پوي وي یو ځای کې موږ وشولو د منځ نه بعد چې دي ځون له مده او کړل نو یو کس راغله طویل چې استاد ته خو دوا و نه کړل مو چې مو دوا و نه کړل مو خو کړل دوا وینا ځون له به کړي خو مولا خو دې و نه کړل کنه مو چې تاسو له دې کولو څه مطلب ګورا په کور خو داوا چې ته لوسو چت کړي ویلو چې امين برحمتک یا ارحم الراحمین او یاغه نه پښ شروع شوی و دا وګړي دوه ګورې له وخت له وخت له وخت له مدیر پس امين ویلې او یاغه نه پاس مو چت شوی ته مو چت شوی وای وای ها کوم نه کړل نو نه کنه دا سنه دا غلطی دو کنه دا څه به نه کوله مې ها می د منځونه بعد دا و کول د چې شری فرض دی که واجب دی که سنت دی که مستحب دی چې شری د فرض خو نه دی نه واجب دی او سنت یا مثل مستحب بی وی می خامو چې مستحب عمل و نکړلو توله یې دومره زور دیر کړلو چې ته مونږ په پښتنان کوي په مو باندې فتویم لګوي دا می چې دا داونه مانی نو کزه ته نه پښتنو کوم چې د فرض نه بعد د نفل صلاح و نکړل نفل وک شابا تبه توی وشنا ګور نفل کې خو اختیار وی کنه که نفل کوي کنه کوي څه په کولو کې ثواب ده په نه کولو کې څه ګنا خو نشته کنه مستحب کا عمل له نو مې چې زه نه دا پښتنه نه کوم چې نفل دی وکړ کا ود نه کړل نو ته مونږ دا پښتنه څلا کوي ځکه چې لکه څنګه د منځنه بعد نفل کول فرض او لازم نه دی د چا نه په خفګان نشي کولای د چا سره بایکاټ په نشي کولای چا وکړل چا ونه کړل دغه څه دوام چې دی یو مستحب عمل دی ته په علما او په مليانو په امامانو فتوی سره لګوي چې دا وایي ونه کړه دا ونه ملي دا د خلکو تجاوزات خلک یې دین داسې غني چې لازم یې غني هانو رکوا ځون نه داو من نه دا خو په مسله لګ ځون پوي وا ته په مسله ځون نه پويوي ځون نه اسي جذباتي جوړ کی یاره فلانه دا و نه مني فلانه خیریت نه مني فلانه صدقه نه مني هر څړی مني څلې نه مني داوم مني صدقه مني خیریت مني دا ته چې کومه نومې ورکوي دا خپل کار دی دغه حساب د قیامت پورې ورکوي وروره ایو سړی نه وته جمعات لا او په دغه جمعات کې چې دی او داسې وکړلو دی او داسنه بعد چې دی مسخین منځي کولو او ټول شرایط پورا شول او داګه نه پاسې وي چې نیت میکړې زړه خلوص دواره کو تفرض منځ کوم دی جمعې مخ مې د مشرق په لوري الله اکبر ودرې دو المنذ به کی نو ټول خبرې یې صحیح دي سورته فاتحه هم پکې یي قرات هم پکې کوي رکوع سجدي قیام ارڅ کوي صلال موز نه کیږي ځکه چې دا اغل موز چې نور صحیح ده خو یو شرط پکې نشته دی په دا طریقه باندې پیغمبر نه کړي پیغمبر چې کړي د قبله په طرف کړي او د یې مشرق په طرف کوي اوس کله سړی بهر وځي خلق ولا چېګه کې چې وو خلقو دا خلق المزنمنی المزم کولو مشرق لا په هر شي برابرو المزنمنی نو موږ ویو چې نه دا خلک نه دي کما کل ته کما کلی انداز نه وکړو ته کما کلی چې دا غلطه خبره کوي ته غلطه خبره کوي دا خلق المز خلق المز منی خو هغه المز چې قبله طرف لې ښا داغه سه عبادت به هغه عبادت وی چې هغه د چا په طریقه وی د پیغمبر په طریقه وی د پیغمبر د طریقې چې کوم عمل وشي کاغه ذکر وی کاغه دوا وی کاغه تلاوت وی کاغه نظر و نیاز وی کما نخت صدقه وی کا هغه نور نه کی وی هغه نیکی نیکی نه وی بلکې څه شی وی نه ما ور کو څه شی وی بدعت وی او بدعت سړی چې تر سي جهنم ورلا دا په دین کې د ځان نه زیادت کول دا آیتونه چې کله نازل شول یو يهودي روغلو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لا یا امیر المؤمنین تاسو یو تاسو په کتاب کې یو آیت ته الیوم اکملت لکم دینکم داغه آیت چې پاغه کې الله فرمایي دین مې ته پورا کړلو وی چې کداغه آیت په مونږ باندې نازل شوی وي په يهودو باندې مونږ به دغه ورځ د اختر جوړه کړی وای دا به د مونږ د پورا د جشن ورځ وای حضرت عمر به تو فرمایل وی مونږ لم پته ده چې په دغه ورځ دین کامل شوی دی لیکن په دغه ورځ باندې د اختر جوړول حکم الله او رسول نه دی کړی نو مونږ د الله او د رسول د حکم تابعدار یو ګوره مونږ دا جشنونه مشنونه نشو مناواله الله دین پورا کړی دی ځان نه پکې زیادت ما کوا د بدعات رد کوا دا څومره کارونه چې خلک د ثواب پنځت کوي ورونو دا لګ زدا کو خلق دریمه کوي څوک تلوختي کوي خیریوت دای ته نه چې خیریوت نه خو په طریقه د پیغمبر نه دی پیغمبر په طریقه خیریوت دا دی چې دا نفلی صدقې دي نفلی صدقې په داسې طریقه باندې وکا چې غریب لې ور سوا په پټه طریقې ور ور سوا کني کی دې مقصد یو کنه نو ما کوي نو نو مې نور خلقم ډیر کوي تیم کوي نو ثواب نه ملاويږي الټا عذاب ده الله فرمای و اتممت علیکم نعمتي پورا کړې مې ده پتا سو نعمت خپل ورزیت لکم الاسلام دینا خو کړې مې ده تاسو لا د همیشه د پورا اسلام دین چې نمن سخ کې فمن استر فی مخمسه پس هغه څوک چې مجبور شولو فی مخمسه پلوګه کې دا سيزونه الله بیان کړل دا حرام دي مردار الله حرام کړي دغه سي غوخه دي خنزير الله حرام کړي دغه نور محرمات هم ذکر شول چې دا دا حرام دي الله فرمای کم سړی چې مجبور شول فی مخمصتن پلوګه کې غیر متجانفن لاسمن چې هغه نوی میلان کوونکې دي ګنا په تر باندې او خوراک کې وکړل ژوند دې په بچ کړلو دومره حرام شي دې وکړو چې تمړ کې دې او دې مرګ نه دې په خپل ځان بچ کړلو نو دغه حرام شي چې دا کما مردار او غیره وا دا دې تو دې پور دومره خړل جایز دي چې ژوند په بچ کې دا رخصت چا ور کړې دې الله ور کړې الله ورکړی دا رخصت دا اجازه ته الله ورکړی دی خدا سے نه چې تم اعلان کوي دی ګونه په طرف دومره وکړي چې خټه په خا ډکا کې دومره نه خا فإن الله پس بشک الله غفور الرحیم بخون کوي مهربان دی یسالونک ماذا احل لهم تپوس کوي د تانا اے پیغمبرا ماذا احل لهم چې څه حلال دي دوی دی پورا پیغمبره دې تونه تپوس کې چې څه شی حلال دي دوی دې پورا اے پیغمبر ته ته ویا قل ته ته ویا پیغمبر او حل لکم حلال دي تاسو لا الطيبات پاکیزه سيزونه الطيبات نه مراد الف لام عهدي هغه پاکیزه سيزونه چې په شریعت کې پاک وي مطلب دا چې شریعت کم سيزونه حرام کړی دي دی هغه نه نه نو بس هغه شی طیب دی هغه شی پاک دی او شریعت چې پته شي باندې منع وارد کړی وي چې دا شی مخرا نو هغه شی کا ار څومره په صفه په لیټ کې ته څوک راوړي هغه بالکل نجس دی هغه بالکل خبيث دی وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله چا سپي ساتلی دی تعلیم یې ورکړی دی هغه په خپل مرزي د ښکار نه غوخه نه خوري ته تعلیم ورکړي چې ته خوشې کی منډه وخی چې ته رئیسار کې رئیساریږي دا شرایط دلته الله ذکر کوي جوارح نه مراد هغه دی الله فرمایي وما علمتم من الجوارح اخکار د اغ سپو یا د اغ زخمی کوونکیو زناورو علمتم چې توسه تعلیم ور کړی وي د اغه کار په توسه حلال نه ښا د سپیخ کار څه شي دی چا حلال کړی دی ها الله حلال کړی دی بل تپوس سپای لګیا شو ته تعلیم ورکړې وې تعلیم مطلب دا چې ته په خبره نیوکه کوي او چې ته یې منع کینې بیا نه نسی منډه کړه بسم الله دې پیویلی وی تعلیم ته ملو وی بل سپای وې سملګرې نه یو هغه کور روان سی ال تکي سویا ونی ولا خرګوشي ونی ولو سایت وخلا او توله یې مړه وروړل حلاله دو که حرامه دو قران سوی حلاله دو څه شه دو سپیخ کار دی خو حلال دی بل طرف روشه مشرک سړی دی هندو دی سکھ دی مشرک دی کافر دی هغه یو چرګ حلال کړه یو وزای حلال کړه بسم الله په ویل حلال ورو حرام ده چلا حرام ته چا ویلی دی الله اوس ګوره مشرک انسان دی سپینم به ترش شو کنه شو زکا چې سپای کما سپای د خپل عارضی مالک تابعدار دی خو مشرک د خپل حقيقي مالک الله تابعدار نه دی قیمت یې رو غرزیدو قیمت یې رو غرزیدو انسان قیمت په جوسا نه ده انسان قیمت چې په باډې نه ده انسان قیمت په دین نه چې په دین رواني قیمت به دی وی چې به دین شي قیمت به دی غرزيږي دا لاس دی دا دومره قیمتي دی دومره قیمتي دی په دې شریعت مسله دو کپل یار روان یو په چوڑه دې سره چا لوس ولګي دو لوس دې ضایع کړلو پورا دیت سلو خون به ورکوي څومره په لکاو نه په کروڑ هاو پیسې جوړیږي دیت حکم دا غلوس د لاسو درهم برابر غلا وکي نو شریعت سو یي سوال لا پیدا کیږي چې شریعت دلته کې دومره قیمتي و چې په لکاو نه کروڑ هاو روپې دی و لاس جوړې دي عام په غلطي والے او دلته د لاسو درهمو د لوسه چې دی اوس لوس کټ کوي دا ځکه چې دا لوس کله نافرمان نه دی د قیمت شتا او چې کله نافرمانیو کې غلا دی الله نافرمانی وا قیمت د لاسو درهمو نم رو ورځيږي الله فرمایي لري کته اوس ته قیمت د په باډې نه ده ښا چې صورت ته خره باډي ده ښا ده توقات ته ده دا د جارحتن جمع وا جارحه هغه سپیله ویل کیږي سپیو مزداق دی ځکه عام په غاخ باندې څه شي کوي غوڅه کوي ماته کوي په غاخ دلته کې داړ وی داسې تیر او ښکار دی هغه سپو چې هغه له تاسو تعلیم ورکړی دی لیکن مکلبین په داسې حال کې چې لګون کی وته سه چې ته ولګي ښا مطلب تربيت شرایط خي تعلمونهن تو سه اغيله تعلیم ورکړې وي مما دي اغنا علمکم الله چې الله تعلیم درکړې تو سلا تعلیم دی ورکړې سپیلا تربيت دی ورکړې وګورا سپي تربيت اخلي د سپی خپل خوې دا دی چې غوخه خوري خوراک کوي ګند او بلا خوري خپل خوې دارای کنه ره او دومره حریص دی چې بل سپی ته نه پرېږي دی ورغه پیږي لیکن د سپی د تو په تربیت باندې چې لګه غوندې چاره دی وي ته غوخه دی ور کړی وا خوراک او ټوکړه دی ور کړی وا سپی د تو خبره منی شیخ عبد القادر جیلانی یو کتاب دی الفتح الربانی پاغه کلی کی وی چې اے ګناګارا انسان اے نافرمانا انسان ته هو د سپینم به تر شولې سپې د خپل عارضی مالک تابعدار وی او ته د خپل حقيقي مالک تابعدار نه د موږ حقيقي مالک څوک دی رزق څوک ورو کوي بیا هم دی الله بغاوت کوي تعلمونهن مما علمکم الله چې تاسو تعلیم ورکړې وي دا تعلیم نه علم نه چې الله تاسو له تعلیم ورکړې فکلو اور اجازه دی الله پس خوري تاسو مما د هغه خکارنا امسکنا چې دغه سپور ایثار کړې وي علیکم یعنی د توسه د پورا لکم د توسه د پورا چې کم ښکارای سر کړي دی واذکر اسم الله علیه څلورم شر دا دی چې توسه یاد کړي وی نوم دی الله پاغه یود کو توسه نوم دی الله ان کلا چې سپای لګي نو په دغه دوران کې نوم دی چا واخلا په دا سه وی بسم الله الله اکبر او خوشیشا اواز ورکه چمنډا کا بس د سپی چې منډه کړه په دا شر چې بل سپی وې سره ملاو نشي او خار یې راونیولو لری لوړلو غاخې په لګولې سای اوتا تول یې وروړلو نو دغه نه کوم ساوتا دا کوم حلال شوی نه دی نو څنګه حلال دی الله فرمایي دا مو حلال کړی دی چا حلال کړی دی الله الیوم وحل لکم الطیبات پنن ورځ باندې حلال کړی شوی دی د توسه د پورا همیشه همیشه الطیبات پاکیزه خوراکونه مطلب دا چې دا به منسوخ کیږي نه همیشه د پورا توله حلال دی همیشه د پورا دا به ورستو منسوخ کیږي نه صلا زکه چې د پیغمبر علی السلام نه بعد بل پیغمبر نه را درومي کنه نو وحی سلسله باندې شوی قران کریم دی الله وحی وا پدا کې الله فرمایي چې دغه نه بعد څه شی تو سلا احل لكم الطيبات دا حلال دی دا څه مخ کې اورا هغه سيزونه چې الله حلال کړی دی خلک حرام غني هغه بیان نه دا سورۃ سورۃ مائده وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم خوراک د هغه کسانو چې ورکړې شوی دی کتاب یعنی اهل کتاب حلال دی تاسو له حل لکم دلته کې د طعام نه مراد عام خوراک نه دی ګورا سب یا چنا یا دا یا ټیپر یا سبزیات وغیرہ نه مراد ته نه دا دی چې هغه یو ذبح وکي هغه ته مراد دی مخکې آیت نه پته لګي ځکه دا خو د ارچم ته پړای شي چی شي اگر چې هغه مشرک دی چې شي دی ځکه چې اهلي کتابو کې يهود چاله چغي وهي عزير عليه السلام لا عيسيان چاله چغي وهي عيسى عليه السلام دی مشرک نه دی مشرک بالکل لی لیکن الله فرمایي چې کوم سړی اهلي کتابي وي دی یو کتاب منون کی وي لکه د تورات خو په دا شرط د تورات حکمونه نه ګرځي لکه د انجیل خو په دا شرط چې د انجیل حکم منی غرزوی نه نو که هغه مشرکم یو ذبح وکړل الله فرمای دام تو صلاح حلال او چا حلال کړی دو اوس په دغه کې عقل نشي استعمال ولا چې مو عقل خو خلوکا په کور وکړو چې عام مشرک ذبح و کی هغه وی چې ما پر او دا خو مشرک ته کنه نو په دغه کې دلته کې سټاپ ولګوي د عقل نه به کور نه خلې د نقل نه به کور وخلې نقل یعنی قران ته یی چې څه شی دی حلال دی وګوره دا په هغه صورت کې چې کله هغه اهل کتابي په خپل کتاب کلک ولاړوي علما فرمایي اوس وخت کې هغه خل نشته ځکه چې د هغه کم کتاب دی هغه کې تحریف شوی دی تحریف د ځان نه جوړ کړی دی او وی چې دا غ انجیل نه د ځان نه انجیلونه مختلف دي د فلانه انجیل نه او د فلانه انجیل نه انجیل خو به یو وی کنه لکه قران په ټوله دنیا کې یو دی کنه نه خو انجیل لاس نه دی اناجیلا بدل دی اناجیل دیو علاقې عیسایان دغه ځان نه انجیل دی دی بل علاقې ځان نه انجیل دی نو تحریف شوی دی پکې داغه سي د مشرک خدي سره نکام حرام دی لیکن د داسې اهلی کتابی چې په خپل کتاب باندې کلک ولاړوي اگر چې مشرک دی د داسې اهلی کتابی د خدي سره هم نکاح کول څه شي دی مطلب دا کو خدي سره نکام جایز دی چا حلال کړی دا ورسته به روش الله فرمای و طعامکم حل لهم او د توسه خوراک حلال دی دغلا والمحصنات او هغه پاک دمنې خزي هم من المؤمنات د مؤمنانو نا توسه له حلال دی په نکاح اغستل په نکاح اغستو سره حلال دي ها پته شي سره چې نکاح وسرو کې ال حلال دي به نکاح نه والمحصنات او هغه پاک د من خزي من الذين دي هغه کسانو نه چې کتاب ورکړ شوی دی من قبلکم مخکې تاسو نه دي اهل کتاب خزي هم اگر چې مشرک دي عام تاسو له حلال دي چا حلال کړي الله حلال کړي دي ته پکې سویل شي هیڅ پکې نشو ویل بس الله حلال کړي دي ټیک ته آمنا وسلمنا الله دې پر رحم وکړي په نکاح به بادا غني په نکاح به ها پلانې سره دومره بشر سره د نکاح یو کړو نو څه کوپر یو کړو د قران حکم دی کوم دی الله حکم دی دا خو الله ویلي چې پاک دمنی اختیار کا پاک دمنی اصلول پاک دمنی اصلوان دا د شریعت حکم دی پاک دمنی څنګه اصلېږي لکه چې ګنده سوچ کوي ګنده فکرونه کوي غلط نظر کوي او کپدا پاک دمن سره جوړیږي چې سړی د خپل بیبي سره خپل خواهشات پوره کوي اوس خلکو دماغ الټا دي نو کيو الګ یو زلمۍ د خپل بیبي سره مینا کوي نو پلارو ته څه یې مشر ته دا پلانای نه دا خو ډیر دلا دی دا د خزې د اوسته مو به چې کله وکنه مو به خپل کولاله په میاشتو میاشتو دی ودنه پاس راتلای نه شو نو چې نه شو راتلای خو ته جهالت نو اوس خو جهالتونه ختم ایو کس لګیا و داسې په سور کې روغ لوي چې مخکې زمونه خلک ډیره خوا مو تر مو چې سرم نه وخه چې مخکې خال ډیر خو مو چې د سرم نه وخه څلا خو ته ویارتا څنګه خو مو چې مخکې دین نو ذره برابر دین نو او صرف داوا چې لکه صداقت داو چې اسباب نو دا جګړې جنگونه ترفګانې چې جوړیږي دا په پیسو په دغه شیانو جوړي پیسې وینا خو دین خو نو کوو دین نو تاسو کا د دین نه چا ځون خبر کړه نه اچھا لا پته نه ته ګور نه خلکو به خزو به پردو به شوم شمون لا شاوده ور کول پی ور کول دین خبر وغه روسو د خلکو مسلو کې اخطا کړل غلط نکاحونه خلکو کړی دي د چا د رضاعت مسله وی کوسم هغه دا سی وی چې پته وته اوس ولګی دلا بچی شوی وی په اغزی به بیلی ختم نکاح ختم نو خلکو له دین پتا و او د خپل خزې سره چې مینه وکي چې پیغمبر ویلي دي پیغمبر حدیث واورا پیغمبر فرمای حبب الی من الدنیا وفي روایت من دنیاکم ثلاث د دنیا مې درې شی ان خوخت یو دا چې خپل بیبیانو سره مینه کوم ته خپل بیبي سره مینه وکړه چې په معاشره کې خلک ټول په کم نظر ګوري لا نه نه د خزې د اوسته د خزې د لا ده د سرم د لا نه خزې د اوسنګي د خزې سره تعلقات ساتل مینه محبت کول د دلتوب نه د عین عبادت ته ها زناکاری دا دلتوب ده پټه یارانه دا دلتوب ده دا د اوستوب ده دغه مخنیوي وکا پدا غاز روکوګا پدا باندې روشنی وچوا خلکو لا نو معاشره به د دین مطابق وی الا به دا ترقی کوي او کنه د خپل خیالاتو دا ترقی نه د ټوله تیری دی ورو الله فرمای ځان پاکو غیر مصافینا مکه تاسو زنا کوونکی پیغمبر دا فرمای چې کوم یو سړی د خپل بیبي سره جنسي ضرورت پورا کی د صدقې اجر ملوي صحابه او تاسو کړو یا رسول الله صدقه دا هم صدقه دا خپل ضرورت پوره کوي پیغمبر فرمایي کدا ضرورت بل چې دا پوره کړوي بیا په حرامه طریقې پوره کړوي بیا حتی چې کله نظر یې غلط خو ځواله وي په دغه نظر کې هم سزا شته جهنم شته کنه شته دا به څنګه دغه نه منع کیږي چې خپل نکاح دی نو محسنین غیر مصافحین الله فرمای ولا متخذی اخدان مکه گئی تاسو نیون کی اخدان پټیاران اوری قران دے قران قران دے اخدان ویل شی پټ یار لا پټ دوست لا پټ یارانه وسره کوي چاله پته نشتا دا خیران او خیران په خپلو کې لګیا دي زه ته خیران او خیران یم زکه چې ځان دي خیران کړلو باطن دي خیران کړلو ظالما دا د کم زینه پکې راغلی دی ویل کېږي چې کوی دن به وکړي د کوی دن نه بعد د خپل خیرن سره په ټلیفون خبرې کوي هلکه سم خپل خزر وکړ نو کوی دن دکړې نکاح نه دکړې خبرې په کم ځای کې توله جایز دي ته پته لګي نکاح سره رسي نه رسي نکاح وکي هغه ځول نه خبره ده خو د نکاح نه مخکې چې دي د نکاح نه مخکې په دا طریقه باندې دا خبرې او په ګنټو ګنټو لګیا کېدل معاشرت ټول برباد شو په دښي باندې ځکه ټول ټول سوچ دښي لای کنه که الګ ته که جنیوي دښي له سوچته بس تش دښي له سوچته بچ شي له سوچ نشته رہی قران له سوچ نشته عبادت له سوچ نشته معاشرت له سوچ نشته دی والدینو د خدمت سوچ نشته رہی ګوره د علاقې یو دستور میډیا د دستور مطابق به ته خپل ځان په عفت کې ساتي به شرمی مکوا به حیايي مکوا دا سکار مکوا چې مور پلار دې په بدنامي چې هغه له څو غلطه کوته وګدا کې چې دا خو مړه د خپل بچي تربيت نشي کولای وګوره دا په کومه لار د خپل بچي تربيت نشي کولای ګندې غلاظت ته جار دی قران کریم نشم قران کریم وړو کینه وړو کې دومره یو داغن چې په معاشره کې کنه په ګوته یې کې چې ګوره داسې ما کو ولا متخذی اخدان مکه گئی تاسو نیون کی اخدان پټو یارانو والا پټ یاران مکه گئی تاسو یار باشن د کوس خلک داسې معنا کوي یار باشن مطلب دا چې پټ یاران او په دغه ګوډي خو لیکلی دا چې تاسو به دلی کنه یار باش یار باش مطلب دا چې ډرایور نه ډرایور ډرایور ګان دی پکې ګان ډرایور ګان دی پکې نو ډرایور به څه کوي چې مخکې سیټ لوي ته انشاء الله کدا مولانا سیو دی دا کاری سیو دی دا مشه د مخکې کینو دا غیر دی دا باندې نو باندې خمولم پته چې باندې خطی کو نو کرتا کنه نو پدا کې څوک نه پدا کې به وړ کې نه پدا کې به څوک نه پدا کې به د خیره نه کې نه نو دلا بیا ډیر سور ور کوي دای چې بیا کله توبه خدایا ګوړای چلای ډرایوینګ کوي دلا ډیر مزه ور کوي چې مخ کې وسخیره نه نوستای نو د خیره نه زوی مخ کې وو د خزو زوی مخ کې دی که ورسو دی ته وی چې چا ویلی چې ورسو پیغمبر ویلی دی صلی الله علیه وسلم پیغمبر فرمای اخرهن خزه ورسو کو صلا من حيث دا زکه چې خزي الله ورستو کړی چا ورستو کړی په سب کې خزي ودريږي چې ته به ودريږي سړو سره ودرې دی شي ورستو به ودريږي نیمو شمور نه به ورستو ودريږي خزي ورستو دي او ظالمه تور مخه تا کړلې نو فرنٹ سیټ بچاله ور کوي لیډي سیټ ته او مخکې چې کینې نو د ټولو سړو په نظر پرې وځي حالانکه اسلامي قانون دا دی چې خزه به مخکې نه کینې چې ته به کینې ورسته بکی اوس خو کیسې بدلې دي د شریعت دا حکم دی چې خزه په لیار سیری دیوال سره به جوخته سي د صحابه او د بیبیانو په باره کې روایتو کې دي چې د صحابه او د بورکی به خوړل شوی وي دا د پردیس پړونی د دیوالونو سره د ګریدو دی وجنه دومره به جوخت روانه وي د دیوال سره په حیا په یرا اوس خزه د دیوال سره نږدې درومي اوس په تل یار ور کوي کله یار دې ور نکړل نو رسوا کوي دې خزه خو چې بهر وروته نو شو کمنټري شروع کی یو ځای کې زه راتلم دې کوزي علاقې نه نو ډاټسنو مخکې خبره نو په ګوډ کې زنانه کینستلې دوی خزه نو خزه چې په ګوډي کې کینی اس کدا ټول ګوډه مو په ټیکا خسرې نو خا په کې کولاو کینی دسه لکه کولاو کینی نور خزه مرچی کنه غلم زوی پر ورکا نو پترس کې نسته یا خزه اسلام شره خزه وا بل خزه وختلا سړی مې سره نه خزه دي خزه سره کې نه سره نوز دغه خزه ته اړم د داسې خپې اړم کړی دي و دغه خزه لا زوی نه ور کوي و دې دغه خزه سم شوم نه خزه ته چې موري دغه بلې خزلوي چې لګه سیده کینی چې مولام زوی وشي زه چې تکې نو زه ورځېګم دلته نو شروع شو وتا مشره خزه ته زوی ویني په دغه زوی کې چې کم دی دلته کینی ځان نه شروع شول نو به مو پاره وخته نو په ګوړي کې څو خزو له خبره نشي کولای شرم خو بس اچھا خبره مې ټینګ نشو محترم چې ګوره ته دې مو دې مور په ځای باندې خو په تو کې دومره پخ ایمان نشته ته دومره نه پیږي چې دا خبره و دغه فرزونه نه دوه مخ مخ سړی وي ته نوستي لږ ځای ویر کا کنه ته کې دومره جاهلیت ته نو چې څو خبره مو ته وګړي دا سه پرې شو چې د سیاسي نه غږی نه سلام د الله بنده زنانه چې وګوري د زنانو ته عجیبه طرز زندگی بهر لا چې روزي په لیار روان وي دا سه خلو کوي چې دا ټول ملک پاکستان د موت غوته لوند نه ده او بیا دا چې سکول او کالج والا وګوره په لیارو کې به روانې غب شپات به لګي او کدی مدرسې طالبات څه نه وی هغه بارکم دا خبره ده پلیار کې تر رواني زر ځون وسوا په پردا کې د چا نظر در باندې پرې نه وځي څوک د خبره وانه اوري جلتی کوا خپل زویلا ځون وسوا پلیارو کې ګپې شپې ما لگاوا پلیارو کې خپل نمایشونه ما کوا ویره دې لما ګورا خپل لیار ګورا شریعت دا وی ته قانون چارته وی هغه نه زنه خبر چې ته څه کوي الله اکبر کبیره یو ځای کې موږ دور حدیثو بخاری شریف غټ کتاب په دا وګه کې راغستو سبعی ټیم کې روانو نو په دا سبعی ټیم کې به کالج لا جنکیت لې ویړ کې نه پردا نشي نشي بس دا غسې یو هغه به کړو روانه به مو سیبل ملګرو هغه مفتی سیب دی نو ډیر داسې غریب حیانا کوغه نو زبر روان د سپلیر باندې مور به چې په سیټ شامه چې په سیټ سره شم وی چې دغه مخ ګوره خزې ویډ کې سی او بعد خبره راو نو مو ته مو چې شریعت خداوی چې سیټ دی چا دی چا دی خزو دی چا دی او د نرینه و د پوره لیار ده اوس په تخزل لیار یار کوي که خزل د لیار ور نکړه نو دور بیزتی به وخوري چې چې کوله لبه د ځون سره دره درنوي چې یو نسی محترم چې ګوره شریعت چې څو یې کنه هغه څه کول زه خراون یو کڅو کر سره جنگيږي او کڅو کر سره مخامخ کیږي زه خراون یو په سیده لار باندې اوس غلطي بل سړی کوي دی بل سړی غلطي بي وي زه به دا وته چې خپل لیارو په جنا دي ټول یار دا نه چې په مانس کې رواني خدا سه بدمعشي کوي ته خزا ذاتي خزا ذات په سیړ باندې روان زنانو دې پورا اغل یاروا نو الله تبارک وتعالى فرمایي پټ یارانه مکه ولا متخذ اخدان پټ یارانه کما خباست سره چې دغه د عالم ټول اخته ده ټول اخته ده الله سبحانه الله دې بچ کی بچی چې کله سکول لګي کالج لګي یونیورسيټي لګي معلومات کا واخا که مسلمانی در کیو کنا سے سړی بے غیرت شینو بس بے غیرت بیا ارڅن کی بے غیرت تو مقبل واخا بے غیرت د و سړی له جنت نشته ورورا خیال کا په خپل بچی باندې الله فرمایي و من یکفر بالایمان چام چې کفر وکړلو سوال پیدا کی چې کله د دغو مذبوحا او خزي دا جایز دي نو کې دې چې مذهبي سیوی بیا نو ها سوال پیدا کیږي کنه چې دغه اهلي کتابو د ذبح شوی ساروي او خزي حلال دي مونږ لا نو کې دې چې مذهبي شي الله دې دغ سوال جواب کوي چې نه مذهب غ... مذهب یې صحیح نه دی دوی چې کوم شرک دا غلط دی هغه بیان کوي الله فرمایي و من یکفر بالایمان چام چې کفر وکړو انکار وکړو دی ایمان نه ایمان نه قبل ولو فقد حبط عمله پس یقینا ضایع شو عمل دیغه چا کفر اختیار کړو چا شرک اختیار کړو عمل ټول ضایع وهو فی الاخرته من الخاسرین دا اوس دویم باب شروع کیږي د سورته مائده شپږم آیت 99 تر یو لسم پوری پدا کې امور مصلحه ذکر کوي الله مبلغ لا اے تبلیغ کو ان کیا اے د قران مسئلے رسون کیا اے مبلغا زون کې دغه دغه صفات رو والا یا ایو الذین آمنو اے مومنانو امر مصلح بیان اذا قمتم کلا چتو سے ودری دو منزلا معنا ګورخه فغسلو نو بیا تو ست کو مخونه وینځو یعنی او داسو کو چې سړی کله منزل ودرې کې بیا وداس کې کله منزل مخ کې کوي نو بیا اوس په ته د قران کریم د دغه آیت معنی صحیح رو باسي چې مطلب یې صحیح رو وځي چې څنګه الله غوړي چې هغه څه مطلب رو وځي نو قوم ته خپل معنی دا جوړیږي چې کله تو سه ودرې دو زکه دا مزیدو لیکن دلته قم تم نمخ کې یو فعل مقدر دی یعنی اذا اردتم القيام الى الصلاه کله چې تاسو اراده وکړو د منځ په طرف دی ودرېدو نو تاسو ته وکړو او د سکو چې پکې څلور دغه فرض دی مخ وینځلې مټي وینځلې د سر مسکولې او خپې وینځلې یا ایه الذین آمنو ای مومنانو اذا قمتم الى الصلاه کله چې تو سیرا دو کو دل منځ په طرف دی ودرې دو فغسلوا وجوهکم پس اوین زی تاسو مخونه خپل و ایدیکم لا سن خپل اوس لاس ګورا د ظلم ویلش دام لاس ته کنه لاس دغه ظلم ویل شي دای کنه دی لاس دغه ظلم ویل شي ته دغه پیر په مکمل لاس دای کنه دی اوس پته نه لګی چې صرف دا ګوتی وینځو کنه دغه مړوند لګر تیر شو کنه ته دغه پیر وینځو کنه ته دغه پیر وینځو څوک الله فرمای په لوس کې وینځته ال المرافق تر دغه څنګهلو پوري نو چې ال المرافق اول دغه بقایا لوس چې کم دی دای ته څه کړو حذف کړو مطلب دا ماوین دا دا وینځه پته ولګی دا چې دا کمی څنګه دي دام په وینځلو کې شامل دي دا به وینځي څنګه لبي عبور را سوي ښا څه شي کوي دا پکې شامل دي دا د فقہی و اصطلاح چې آیا غایت د غزل څه شوی څنګل پته شته ته مخ څنګل څه لوي ته دا یو نیم ټکه زده کوو نو څنګل زکه چې دا پڅنګ وي پڅنګ د سیوال پڅنګ خال ول شي څنګ د سړی سره څنګ ویل شي ملګرتیا لا ٹھیک شو دغلم څنګل زکه چې دا د بل کس په ملګرتیا کې چې د غزو څنګ پڅنګ والي کیږي سړی وامسحو مسکو تو سے مطلب لند لاس تیر کو تو سے بیر او سے کوم یعنی باب معنی علا پخپلو سرونو باندې مسو کو تو سے داسې وخت چې کم دی سر د دغ زنوونو سره چې کم زنه وخت شروع کیږي د تندی دغه زوی پرې چې دغه سر ته پدا لاس تیر کې نو فرض به ادا شي فرض څومره دی نو ګوره مکمل سر فرض نه دی ښا د سر څلورمه ایسا فرض دی لکه مثلا دا څلورمه ایسا یو لوز جوړیږي ایمو خلکو ته یو چپا کې داس څلور ایسه دی نو څلورمه ایسا چلا حدیث کې څه چې حضرت مغیره ابن شعبہ رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی علیہ السلام ولدلو چې یو ځای له لوړو لو پغزوي کې او دس مات کړو دی هغه نه بعد چې او دس کولو نو مس یو کړه په سر باندې علی الناصیته په اندازې دی تندی نو تندې څومره وی یو چپک وی کنه یو لاس نو چې دومره مسه ته وکړله فرض د ادا شول البته پیغمبر صرف د دغه لپاره دا شی کولو چې خلکو له پته ولګي چې فرض دومره دی مطلب چې دومره چا مسه کړو سر نو مسه یې البته مسنون طریقه د پیغمبر دا نوا مسنون طریقه دا چې مکمل سر باندې لوستر کړه قرآن کریم خو مطلقاً سر ذکر کړه وینځل ثابت دي دا سي خولهم وینځل ثابت دي وارجلکم وارجلکم وینځي تاسو دا به ولګوي فغسلو ارجلک ارجلکم وینځي تاسو خپې خپلې خپل خپې وینځ تاسو مراد دا چې خپل خو دی وینځل حکم دی مسپې نشي کولای دغه سي د او یو صحابهونه دا خبره ثابته ده د پیغمبر علی السلام په باره کې چې غوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به په موضوع باندې مسا کولا د دغ آیات د نازلې دلو نه بعدم پته ولګی دا چې په موضوع باندې هم مسا کول څه شي دي صحیح دي ښا څه شي دي صحیح دي البته په خو باندې مسا کول چې هیڅ شي په نه لګیدل نه په جروباستا او نه په غشتا د چی شي ته موزا په خو باندې مسا کول دا طریقه د شیګانو د چاوا هغه یی چې دغه ارجلکم دا سره ارجلکم نو یی چې فمسحو برؤسکم په سرونو باندې وکړو و ارجلکم او په پخو باندې وکړو هغه دغه قرات پیش کړي لیکن دا د ځان نه مسله د چشیګانو د ځان نه ایجاد کړی دی د خپو وینځل کا ضروری نه وای نو واورا حدیث واورا صحیح حدیث ته حدیث پاک کې دی حضرت عبد الله ابن عمر فرمای مونږ په یو سفر کې و دی پیغمبر سره صلی الله علیه وسلم مونږ لګ مخ کې لړلو پیغمبر لګ روسته پوت شو لکه سړی په سفر روانو څخه څو لګ مخ کې مخ کې لړ شي څو روسته پوت شي روانو نو مونږ چې دې مخکې ورسېدو او د سنه وګړل په جلتې جلتې کې چې اوس په پیغمبر را ورسېږي اسنه چې مولا انتظار کوي چې د مخکې نه مو تیار ولاړو چې پیغمبر را ورسېدو فادر فادرکنا ونحن نتوضا نو مونږ یو مندل مونږ او داس کولو مونږ په خپل په باندې د سلسونه تیر ول ما سم پکواله نو یو کس نو پیغمبر आवाज وکړو وی ویل للعقاب من النار هلاکت وی هغه خلق لا چې د چا پوندې وچه پاتې دي د ور هلاکت ده نو پته ولګی دا چې پوند و چې پاتې شوې نو لمونځ نه کیږي ځکه او داسو نه شولو نو چې څوک لمونځ نه کوي هغه هلاکت شته که نشته دی هلاکت شته پته ولګی دا چې د خپو وینځل دا مسه پې نشته بلکې څه شي کولی وینځل دی وینځل دی دا روایت بخاری او مسلم دواړو ذکر کړی دی ښا البته کو ارجلکم داسې قرات پدا کی وی او الچی نو بیا معنی سې کیږي بیا به مراد دغه نه داوی چې کله د توسم مزیوی نو په هغه ټیم کې به مسو کو بیا به مراد داوی پاتې شو چې دا کوم عام جرابی دی په دا باندې خلک مسې کوي دغه مبارک هم راجع خبره دادو چې داسې جورابا چې اغیله چمړه لګیدلی وی باندې یا لاندې منعل یا مجلد په داسې جورابا مسکیږي خدا جورابې ډېرې کمې دي ګورخه دا ته چې کومه سوتی جورابې اچولې کنه کاټن والا کپڑے والا چې پدا کې چنجکی لګېدلې په دغو جرابو باندې د ما سورورا نه کیږي ځان مستړې کوا سي بیا مسالم د احتیاط تر ته لګ احتیاط کوا ها چې لګ ساړه غوندې نو دای ورکش کې په جرابو باندې ما سورته راکی ظالما په موضوع باندې ما سوال دا جرابې ها پیغمبر کړي یا د پیغمبر په وخت کې چې کومه دا جرابې نوې نه په دا طریقه باندې وی ورورا هغه لپاره شرایط مجتهدین راځتلې دي به هر حال دا یو اختلافي مسله و چې پاغي د علماو دلایلو الله فرمای و ان کنتم جنو و ارجلکم خپل خپې نو پخه خو ګوره مکمل د ټول لم خه خلک یې کنه تکم زی پوری وینځو الال کعبین کعبین ویل شي دغه وروتی زینو نه دي امو خلکو ته چوي گیټي وی جی خنګره ته د خنګری پوری ګیټی چې کومې غوندي دراوتی دي دغزي پوري کعب ویل شي اغه شله چې راوته وي کعبه کعبینم کعبه زکه چې دا د اسمکه په مخ باندې اول راوته کور وو الله ودرول وان کنتم جنبا فطهروا او کچری تاسو جنبا په جنابت کې مراتنا اغا پلیتی دو غټه پلیتی جنابت لکه مثلا یو سړی جماع وکي احتلام ته وشي یا چې دی یو زنانا په حالت د هیز کې وی چې هغه ناپاکي غټه ناپاکي وا فتطهروا نو خزان پاکه لفتطهروا په لفظ ویلو کې لږ سختی و فتطهروا ځکه دا د باب تفاعل جوازی یو صورت ته تطهرو اصل صيغه دا سوا بیا ته جوازی صورت کې جوړیږي باب تفاعل کې مشقت وی نو په پاکوالی کې خو کوشش وکا مطلب دا چې غسل وکا څه شی وکا او دا سب نه پاکیږي چې جنابت لا ورسېږي په څه شی به پاکیږي ایمو خلکو ته غاټه وداسي چې شي غاټه وداسي غاټ او داس مطلب غسل بس موږ خلکو نه مې دي ځون په پوي وي په منځ کې چې په کم په کم رکوت کې قرات کې نو اغلب ډاکی ای او چې په کم کې قرات نه کې اغلب تشي الکه دا ډاکته او دا تشته بس صرف ځون په یو لري سړي چې پاره طریقه باندې وي دا خبره هم صحیح ده ډاک او تش مطلب په یو کې ډاک مطلب صورت شته دا ډاک شو چې په کم کې نشته نو بس تش فتطهروا خزان پاکي خزان پاکي مطلب دا چې غسل کو او د غسل دی پورا بیا حکم دا دی چې خلیل او با اچول دی پوزلم او با اچول دی او په ټول بدن او با اچول دی دغه پورا چې ټول بدن څه شي خپاک شي ګوره دا یاد لرو زنانا چې کله غسل کوي عام غسل لکه روزمره غسل وي د جماع والا غسل وي نو په هغه غسل کې دومره تکلف نشته هغه خپل کم څه کا کولاوي ک نه کولاوي دومره تکلیف له ضرورت نشته صرف وخت دا سرونه دي چې شي کې لامد کې کم سی کو لاول له ضرورت نه البته کدی بیماری نه زنانه پاک شوانو بیا به مکمل ټول وخت وینځل فرض وخا کم سی کو لاول دا لازم دی بیا مسله د شریعت وا و ان کنتم مرضى او على سفر او کچری تاسو مریضان او على سفر نه یو تو سے په سفر باندې بس خلک په پیږي چې ډاکې متیازي څه مطلب یو تشي متیازي څه مطلب مراد دغه نه من الغائط ډاکې متیازي دي ځکه غلم خلک پټ کینی اوس وو فلش سیستم نه په خوا زمانہ کې به منډي وي اې دا د غرونو خلک چې وګوري غریبانان هغه ژوند په تکلیف او په مصیبت او په مشقت وي الته کې دا شي او لامستم النساء یا توسو یو ځای شو د خپل بیبیانو سره په جما اسرا د بیبیانو سره ملاوي دل ملاو شو ګور الله د ادب ټکه ذکر کړی دی الله خو صفم یو ټکه استعمالول شو خو نه الله د ادب ټکه ذکر قران کریم د ادب کتاب دی نو ته چې وانی ما خبره کوي ضروری خبره وکړه نه چې ما یې کوه خو ادب کې کوه څه شي کې سړی په خندش هر سړی خو بجلیګر نشي ګرځیدای که ګرځیدای شي ځنه سړی وي چې چې د بجلیګر مولانا پیخې کوي نو کچا خبرې به کوي لکه کچا خبرې دې تو سره نه خایي عمر دې وګوره دا سوچ دې وګوره ته وړ کوي تم دې تو سره خوان نه کوي یو مشر سړی دی وانی ما خبره وکړه هغه بس هو بس خبره حق ولا نو هغه به سوخ دی وانی ما خبره دسه غوڅه غوڅه کوله هغه دا پرونه نو کړی خو چې څه خلل ورته لا دی وی خو ار سړی نه د ادب دایره کې خبره کوا خبره صرف قص په یو مقصد دی په آدابو کې کاغه نور سيزونه دي البته په کپڑا په لرګي په ایرو په پلاستیک وغیرہ وغیرہ کوم شی چې په ور سوزيږي نو په هغه باندې تیمم نکیږي ښا حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها بارکه مونږ ویلو چې دا آیت په حکم د تیمم راغله او په موقع د حضرت عائشہ نه چې کومه غهار شو او صحابه په هغه ټیم کې په انتظار کې وو د منځونو ټیم تیرې دوه بل لري وي نو الله آیتونه راولګل د چی شي د تیمم چې تیمم وکړو الله د آیتونه د تیمم راولګل چې تاسو چې تیمم کو کو بنشتا نو د تیمم په ذریعہ باندې ګوره الله انسان لا اسانتیا ورکوي څه شي ورکوي اسانتیا هغه ځول نه خبره چې تنه دې اسانتیا نه خبره ونه دې سختې نه خبره ایس پته دې تنشته ایس پته دې تن نشته حدیث پاک کې دادی پیغمبر علی السلام فرمایي د قیامت پر ورځ به ز خپل امتیون پی جنم چې دادی امتیون دي سپین به پړه کیږي هغه زیونه چې په کوم زینو او د سونه شي دغه اعضاء چې کوم په او داس کو دا به پړکیږي اس نو پیغمبر فرمایي چې چا طاقت وی هغه خپل دغه سپینوالی ډیر کی مطلب دا 14 سنل منځونه دی کوي دا مطلب دی چې تا او داس کوي خو اله به پړکیږي کنه 14 ته نه کوي او پوند دې داسې توري وي چې توبه خدای سپایم نشي تټلای صلا بالمازه خیرانی نو په دنیا کې د خپل سپاینو خوخی نو په جهنم کې چې دی تور ور دی تور ور دی الله دې بچي حدیث کې دام دی پیغمبر فرمایي کوم سړی چې په خاطر کې او داسو کې ګناهونه یې دی وجود نه ریږي داسې واړه ګناهونه ګناهونه تریږي حتی چې نوکانو ګناهونه مریږي دا او دس په خطر کا کوا په زبردست په پاکو بو په آداب سره الله پدا کی اجر یې خیر ہے الله رب العالمین فرمای ما یرید الله الله اراده نه کوي چې وګرځوي ليجعل علیکم من حرج په تاسو باندې تنگسیا اوس که الله سره یو طریقه لګلې وای چې بس په دا طریقه به ته کوي مثلا وبنشته دی په جنابت وا وخت یا غټ او دس ماتي وا وخت یا چې دی بیا او دس شولې متیازي وغیرہ دی وکړلې او بشتانه څه به کوي بیا الله فرمایي مو طریقه درو لګل په وبو باندې داغه څه کوي سړی په جنابت کې دی نو هغه هم تیمم والے شي چې وبني یو میل فاصله کې وبد سره لري دي یا وبن دې دي خدا سره چې لمبېدای نشي بیمار یې یا کا غسل کوي نو بیمارېږي یا زخمی خوښ شوی وبد ته نقصان دي نو تیمم وه څه شی وه تیمم ډیر خلک دا خبره کوي چې تیمم مو ذهن نه مانی نو خود به نه مانی چې ته خدا نور قرانم ذهن نه مانی کمنی میراث خبره ته ذهن مانی تیمم دې مو ذهن نه مانی یو کس مولا غریب پروت په کاټ باندې مولا وی چې زه او داس نشم کولای مو چې بیا چې څه کوم چې قران خدا وی چې بیا چې تیمم کو شي تیمم خلو کا زړه مانی تیمم د زړه نه مانی نو صرف تیمم دی خو ډېر خبره ته زړه نه مانی خو کا شي هغه نور خبره نه څرګندې کړې وای چې یو سړی مزاج دی اسلام نه نو هغه خود نه مانی الله ویلی چې کوي او ته چې په کوي چې بوز ډېر خلو کا مانی نه چې الله ویلی اجازه درکړې نو کوا نو د غسل نه او منظم کې کولای شي وغیرہ وغیرہ الله فرمای ولکن یرید لیطهرکم لیکن اراده کوي الله چې پاک تاسو د هر قسمه ګندګی نه ولی یتم نعمته او دغه له پورا چې پورا کی الله خپل نعمت څنګه به پورا کی چې احکامات یې لګلې دي په احکاماتو یې خپل نعمت پورا کړي کنه نه پورا کړي مو یې به احکاماتو نه پوری خي یو یو عملی موږ له خلای دغه له پورا چې دا عمل کوا دا عمل کوا دا حکم ومنه واذکروا نعمت الله علیکم د اولنی مضمون بیا اعاده کوي الله فرمایلی او چې او اوفو بالعهود اوفو بالعقود خپل وعده پورا کو الله فرمای واذکروا نعمت الله علیکم یا دوی تاسو نعمت دی الله پتو سے بونه و میثاقه دی الله نعمتونه پتو سے جکم دی دا لوسم نعمت ته سترګې غوګونه وجود بچي دا ارسم نعمت ته خو په دغه ټولو کې چې کوم غټ نعمت ته دا چا خبره چې نعمت الله کم دی نو هغه اسلام دی څه شی دی ټول نه غټ نعمت څه شی دی دا شکر وسا ته پر روغ وجود باندې شکر کوي نو په دام شکر کو چې الله مولا دې اسلام را کړې په دادم شکر ادا کوو دا اسلام نه نو را کړی زبې چې تا خدا نه خسته مشرک وای کافر به وای اخرت می بربادو یا الله دې ټول نه غټ نعمت په مودا کړی چې مو سر صرف چاله خطا کیږي دا دې غټه پیغمبر علی صلوات والسلام په میاشتو میاشتو خوراک ور نه بلې د بکور کی او چې کله به خوراک وکړو ټکاله به وخړه پیغمبر علی السلام یو دوا ویلا یو دم دو الحمدلله الذی ویو اطعمنا وسقانا یا الله تعریفونه دي ټول چې مولا د خوراک مونږ کړو سکاک ته مونږ کړو خو درې ما خبره څه وره څه دی ویل وجعلنا من المسلمين یا الله دا مخ کې به نعمتونه وی خوراک هم نعمت دی سکاکم نعمت ته خو یا الله د ټول نه غټ نعمت چې غیر وجه نه ته تعریف بیان او جعلنا من المسلمین چې زه یو تابعدار مسلمان او الله لغاړه کې خودن کې پیدا کړای پدا دې الله شکر ادا کړه زکا د قیامت پر ورځ به اگر چې یو مسلمان ګناګار تل نه دی ګناهونو په سزا کې په جهنم کې وخت رولو نه بعد به الله او فرمایي چالا هغه مؤمنانو له چې ګناګارو چې توسې د خپل اسلام او د ایمان دی وجنه جنت لاله شو او کافر به همیشه همیشه په جهنم کې پروت وي نو پیمانو چې دا اسلام نعمت دی کنه دی لوی نعمت دی په اسلام به فخر کوو په څه به فخر کوو اسلام په کارونو به فخر کوو د اسلام خبرې به مانو اسلام له بغویګ نسو اسلام می زده کوو اسلام می په ژوند کې راولو ام نارینا ام زنانا ام چتن ام ټیټ سره ام حاکم ام رعایا چې اسلام وی د اسلام حکم منل دا شکریا وا دی بیعت په وخت کې چې کومه وعده دي تاسو سره کېږي په هغه وعده هم هغه وعده هم رو یو د کوپا منلو سره اذ قلتم کلا چې ویلی او تاسو چې دا خبرې به موږ منو څنګه ویلو چې سمعنا موږ وورید دا خبرې او اطعنا او موږ تابعداري کوو اے اسلام دا غری د قران په شکل مونږ اورو نو یا الله مونږ واورې دلې و دا دوه خبره وسره وکړه چې الله وا مورې دلې او عمل په کو او اطعنا تابعدارین کو کو ان شاء الله دا د مؤمن مبارک الله فرمایي یو دې کدا خبره واذکرو بیا الله فرمایي واتقوا الله اے بار بار وتق الله وتق الله وتق الله چې خبره سړی بار بار کوي خبره څه مقصد وی کنه وی کنه وی دا خبره به څه غرض وی غرض یې دا چې اے بندا د نورو خبرو نه مې یریګا چې لوګه بیر باندې روشي تند بیر باندې روشي دا به څه کوي وا به څه کوي خلق به څه کوي وای ووج به څه دا خبره پرې را سړیا د اسلام په پورا کولو کې یارا صرف د چانه کوا یکی تنها دی یو الله دا واتقوا الله الله سے ڈرو الله نو یریگا دی الله یره پدړه کې پیدا کړ ان الله بشک الله علیم په یره بذات الصدور پرازونو د سینو باندې وجداوا یا ایه الذین آمنو دا هم اعداد اول مضمون ذکر کئ اے مومنانو کونو شیتا سو قوامین ولور لله دی الله دی پورا څه مطلب پڅ شي ودرې کو په احکاماتو په حقوق الله شهداء بالقسط گواہی کون کی جوړ شو بالقسط په انصاف سره مراتنه حقوق العباد دی د خلکو له پورا چې گواہی کوي نو په انصاف گواہی کوي ظلم کوي ولا یجرمنکم شنان قوم علی الله تعدلوا او تیز نه کی تاسو لاره دشمنی دی یو قوم علی ان پدا خبره دا الله په اصل کې ان الله بیا ادغام شوی الله تعدلوا چې تو انصاف نه کو په خپل معاملاتو کې په معاملاتو کې انصاف کوه کچری دی د تقوا مرتبه حاصل ول غوړ نو اعدلو په هر یو کار کې انصاف کوا عبادت کې انصاف ته دومره عبادت کوا چې څومره برداشت کولای شي ښا په ځون دومره مړی راوا نو شپه پیغمبر رونه ولا پیغمبر الله فرمایل قم الليل د شپې بندگی کوا مولا ودرېګا خو لږ ساعت آرام هم کوه قم اللیل الا قلیلا لیکن لږ شپه آرام کوه نصفه نیمه یا د هغې نه هم لږه کمه د نفس په تو حق دی د بچو در باندې حق دی دغسې انصاف په هره معامله کې کوه انصاف وی چې لکه ته اوس کومه بزرګی له مونږ ته وباسي سړی خو چې دی الله نه یریږي نو دغه خبرو لا بکینه دا خبرې به منی ان الله خبير بما تعملون بشک الله خبردار دی په هغه کارونو چې تاسو یې کوو کپ پټه ته یو کار کوي بین صافي کوي د چا سره کوي څنګه کوي په یو کمزوري په یو ضعیفه په یو یتیم په یو کونډا په یو عاجز په یو تنگ دستا په یو بیوسا په یو بے دستا ټیک د نور څوک به نه ویني کلی کور کلی کې به څوک هم نه ویني کلی کې به ماغه شمله ولوړوي ماغه سه به مشر لیدای شي ماغه سه به تکړه لیدای شي اماغه سه به دیندار لیدای شي خو الله فرمایي چې زه خو دې وینم کنه نو مو نه ویریږي ظلم مکو بے انصافی مکو زیاتای مکو بے ترسی مکو ته الله نه ویریږي حساب به الله لږه وعد الله الذين امنوا وعده کړي الله الذين دعوا كسانو سرا امنو چې ایمان راوړل بشارت د چا چې عقیده درست وا او عامل صالحات عمل کړي او په طریقه د پیغمبر عمل درسو لهم مغفرتون د داسې خلکو د پورا مغفرتون د دوی د پورا الله فرمای مغفرت ته بخنه مطلب دا کله ډېر ګناهونه ته شوی وي الله به ته بخنه وکي الله دې موږ ګناهونه معاف کړي یا الله نه هر وخت دې ګناهونو معافي غواړه څه پته لګي ګناهونه الله معاف کوي الله فرمایي واجر عظیم او اجر لوی لوی اجر به الله درکوي لوی مزدوري به الله درکوي اے ته مزدوریو کې دې زر روپو ځان ستړی کې او یقین دې دا وی چې وشو زر روپې مولا ملو شي او بیا چې کله نیک تولا روشي تولا وی چې لکه کیږي خو دې زر روپې خدا یو لک روپې په جوب کې و چې بابا چوله به تشه په یو سي انسان سم ولا چوي لیان دې انسان غلطي بیا بیا دې ډېر خوشاله نه چې دی پر جمعوت کې ولوړ وی نو د کبو په لړ چې ودرېږي وته چې دوه سره او پین خور وتاله صلاح خوشحال شي غریب کنه نو دا مزدوری وته ډیره ملو شي الله فرمایي ته عمل وکړه لګ عمل به کوي زه به اجر ډیر به کوم څومره الله رحیم ذات دی ته عمل لګ کوا اجر به ډیر درکو مو ته څول منځونه کو پورې د شپه کې څول منځونه کو نه چې څومره کو مغه وروي څومره کو پنځه الله دې معاشره له پنځل منځونه نصیب کړي نو پنځل منځونه چې کوي الله پاک اجر دې څول منځونه ورکړي دې پنځوس ورکړي کنه ورکړي دا دې الله رحم دی ښا والذین کفروا وکذبوا بیااتنا هغه کسان چې انکار کوي کف کفر کوي وکذبوا او تکذیب کوي د مو د آیاتونو دا تکذیب دی الله دی آیاتونو دا یو شعبه دی کفر وا نو اولایک اصحاب الجحیم سمرای دا دو انجام یې دا چې دا خلک د جهنم والا دي دی الله دی آیتونو تکذیب چې څوک کوي دا کفر دی یا ایه الذین آمنو بیا اعاده د مخکی حکم اے مومنانو اذکروا نعمت الله علیکم یود کو تو سے نعمت دی الله چې په تو سے الله کړي دی څنګه یو دول شي یو دی کو مطلب په کول سره چې ته هغه عمل کوي الله فرمایي د توسو په خلاف چې څه خلق لا سونه راپور تکي مطلب دا چې ودرېږي واغه د توسه مخالفت کوي د توسه بخکنه کوي نو الله راولګي او د توسه نه لا سونه را بند کی قوتونه ختم کی چې قوتونه ختم کی دا نعمت در باندې چا کړی وو الله کړی وو ښا الله نعمت در باندې کړی وو دا لوی نعمت در باندې الله کړی وو د تونه دشمن منع کړی دی ښا دشمن توله نږدې کېدای نشي دشمن دې بهکني نشي کولای چې کنه ای مو خلکی سربوړ دې ختم کی نه دي شي ختمولای اسلام دې نشي ختمولای الله سنې الله راي سر کړی دي توسنه نو چې سر کړی دي مؤمن سړی به صرف پچا خپل ځان سپاري توکل پچا کوي الله کور نه بهر لوځي اني توکلت علی الله بسم الله ته توکل پچا کوي د کور نه بهر تر وځي توکل په الله کوا که په الله توکل نه کوي نو دومره غم جنيري او دومره شر دی چې قدم په قدم شر دی چا به نه ډاس پورته کړی وي ډاډ باندې پروت بیا خو حفاظت څوک در کوي الله ځان بچاو سپارا الله ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل دریم باب شروع کړي د غوینا دا د دولسم آیت نو نساتن لسم نمبر آیت پوری مثال د او خلکو ذکر کوي الله چې چا وعده ماته کړی وي الله فرمای ولقد اخذ الله یقینا ولید اغستوا الله میثاق وعده بنی اسرائیل د چانه اغستوا زیم د تاسو سره تو سے به دی الله دی قانون مطابق جهاد کوو دی الله دی قانون مطابق به تو سے کور کوو مشران په کې الله وګرځول بن اسرائیلو کې تو سے ټول نه الله وعده غستې وا لئن قمتم الصلاه کچره تو سے قائمول المنذ اوس هغه خلاصه د هغه وعده خي وعده کې وچی شي موز مو قائمولو 1 واتیتم الزکات زکات نو ادا کولو دو زکات نه مراد یا د مال زکات ته او یا د دغه نه مراد د بدن او د باطن زکات ته د باطن زکات دا چې باطن د شرکیاتو نه پاک الله محبت جوړ لکوس کا دریم و امنتم برسولی او تاسو ایمان راوړلو د مو په پیغمبرانو وعزرتموهم او تو سے مدد کولو د دغه پیغمبرانو په مقابله د دشمن کې واقرضتم الله قرضا حسنا او قرض ور کولو تو سے الله لا قرض خیستا مطلب په اخلاص را عام زکات ته مراد دی یا عام صدقه ته مراد دی عذابونه به ختم کوم توسلا عذابونه سزاګانې تکلیفات لري کیږي په دا طریقه چې په زون کې دینونو والا ولا ادخلنکم او قوم خو ضرور به داخل کوم تو سدا سے باغونو لا تجری من تحت هلنا چې بهیږي لاندې راغې نه ولی څلور قسمه فمن کفرانو چا چې انکار وکړلو دغه وعدو د منلو نه مطلب دا چې وعده یې ما فکرې بعد ذالک ورستو دغه نه خی او په جندل چې دا وعده دی الله دی یا غین باوجود هم چې دی وعده ما تکړي فقد ظل سوا السبیل پس یقینا گمراه شو دغه سړی دی نه غلیارینا چا دا واده ما ته کړی دا په غلط لیار دی بل ما دا سړی په غلط لیار دی زکات نه ادا کون کوي په غلط لیار دی دی پیغمبرانو په طریقه ژوند تیرول نه تیرول دا په غلط لیار دی الله فرمای دا گمراه دی او بیا مخ کې وره چې دا سه گمراه انسان لا الله څه کوي فبما نقضهم ميثاقهم پس په سبب دې دغه چې ماته کړی وي غوي وادي خپلې دا غلطی دی اغوی وخا یحرفون الکلمه عن مواضعه نتیجه د قساوت قلبی د زړه د سختوالی نتیجه دا شولا دوی به تحریف کولو الکلمه په کلمو کې دی الله عم مواضعه د خپل زینونا یو خبره به دی وزر و خستا د اغز نبی روي چته کړه بل ځکه به ولګا ولا دغله بدلول او تحریف یې ونسو حظا مما ذکروا به او د تحریف یې دا نتیجه وروته چې هیر کړل واغوي هغه عیسی مما د هغه نه چې دوی له په پاندو نصیحت ورکړل شو او ذکروا به د کتاب عیسی ته هیر شول بیا زهره خبره وا چې کار یې د کتاب سره خو نه وکنه دی کتاب کار صرف دمره او چې خلق له به ویل چې مونږ اهل کتاب یو نور کتاب کولا اول یې څکار نه نو کتاب ته هیر شو بیا حکمونه ته هیر شول بیا چې دی کتاب سره صرف دمره تعلق ساتي چې دی وړته پورې وړه او نور تعلق سره ساتي نو ټیک به دا خبره بیا نه پیژنې چې دی الله حکم څه شی دی او دی الله حکم څه شی نه دی بیا به دې الله حکمونه په جنګلی نه کیږي نه ښا جامه خو به دی وی د اهل کتابو خو کار به د اهل کتابو نشي کولای د کتاب والا کار هغه څوک چې څو تعلق د کتاب سره ساتي او رمضان دا میاش دا سمیاش ته هو چې دا د قران کریم سره خصوصیت لري د قران کریم نزول الله په کوم میاش کې شروع کړي شهر رمضان الذي انزل فيه القران دې قران سره تعلق قائم کا نو ټول رمضان تیر کې په کرکټو کتو کې ټول رمضان تیر کې په خوبونو کې ټول رمضان تیر کې په ګټا ګټا کھانے کمانے میں کھانے کمانے میں بس دا ژوند په دا کې تیر کړلو نو د قران سره خو دې تعلق جوړ نه کړلو نو د قران ایسا د قران حکمونه ته پاتې کیږي یو یو ته پاتې کیږي دغه سید زړه تور شي او دغه د الله په غضب اخته شي الله دې موږ د خپل قهرونو نه وساتي ولا تزال تطلع ولا خائنه او همیشه به وي ته پیغمبره چې خبرې کې بیا علا خائنه په یو نه یو خیانت باندې یو نه یو خیانت به د دغه اهل کتابو نه کیږي چې نوې خیانت به وي منهم د دوینا ها الا قليلا منهم مگر لک خلق جاغه مسلمان شوی او دی غوی نه به خیانت ونه مومي د دین په کار کې به هغه خیانت نه کوي چې څوک اسلام راوړي فاعف عنهم وصفا اے پیغمبر عفو وکدیلا وصفا او مختواړوا د تیر خبرو نه تیر شا وصفا یعنی عما سلفا تیر خبرو نه تیر شا تفسیر مدارک ذکر کئ یو سړی کی وا غلطی وا توبه وخت کلن دانا چې ته وته چې بچپن دی یو دی ته خدا کول او دا کول او دا کول بچپن کې چا نه دی کړی څوک نه کوي کوي کنه کوي لکه زمونږ د علاقې عجیب رواج یو سړی له الله ترقی ور کړ کپ کم له حاصل را دا نه دا دا خو چې په په خروب وری راوړ اوس په بنگلو کې نه اوس چې دی په ګوډي موټرو کې نه خود چی شو شو بس ټوله دا ټکه ازمیږي نه اصل کې ځکه لګیای یا که یو عالم چې د دین خدمت کولو نو لګیا به شي په مخالفت کې دا دخلو خپل متیازي سمبولولای شو نو لکه دا بچپن خو پتا هم تیر نه کنه تیر خبرې چې دی هغه هېره کا الله فرمایي فاعفو عنهم واصفح دغه اهل کتابو چې تیر څه کارونه کړی پیغمبر او ته ما یادوا حضرت عکرمه د ابو جهل زویو د چا زویو ابو جهل خو پیژنو کنه ابو جهل زویو حضرت عکرمه قسم خړلایو وی قسم بالله د مکه د خره نه دي خره دا به ایمان راوړي په محمد خو زبې نه راوړم په طرف غنی وا د ترز وایو په غټه کې کړه قسم یې خړل بیا چې کله مکه فتح شولا بس الله دې هدایت هوا و چلای هدایت د چا پلاس کې دی الله پلاس کې پیغمبر خپل محنت جاری ساتلو بیا دغه اکرامه و تختیدو تی تختینه بعد الله ته په کشتی کې هدایت نصیب کړو واپس چې کله راغللو اکرامه خبر ولې غلو پیغمبر الله محمد رسول الله لوي زرونیم اسلام قبل ولا الله څومره خوشحالي وا نبی رسول الله صحابه خبر کو چې خبردار ګور اکرامه روان اکرامه اکرامه اسلام قبل ولا روان ده او خبردار څوک وي تخپل پلار یو دنه کو چې ابو جهل داسې او ابو جهل داسې او دا ظلم کړي او دا ظلم کړي خبردار د پلار ته نه ورنه کو اکرامه چې کله راغللو چونکی معاشره دا سیوا د جاهلیت کفر کې هو جاهلیت پته و چې خلق مولا یادول کولای شي چې څنګه راغله خبره وکړه وی ز اکرامه انا ابن الاسلام زه د ابو جهل نه زه د اسلام بچایم چې شي بچایم الله ځان دا سکا چې د تو شناخت دا وګرځيږي چې زه د اسلام والا یم زه د اسلام والا یم د اسلام مضبوطیاو کا د اسلام داسې خدمت وکړه چې ته پہچان وګرځيږي دغه تیر خبره چاله ما یادوا یو سړی ګناګارو یو سړی شرابیو یو سړی زناکارو یو سړی بدعملو بلمازو نو ته چې دی په هغه پسې څه کوي نخره کوي دا شریعت باندې کړی یو مونږ دی اوس نږدې دلته کې دی کوی سره کوی چوک سره یو کله دی نو به نه خنم هغه کې یو کس ډیر عزتمن سره او دنیا لا دنیوي له اسه خپل مونږ یې ټکه نه کول نو بیا چې ته یو ځل په روزه کې جو جمعات لا راغله نو جو جمعات لا په یاره یاره ولې به سر کړی وي نو دلته کې چې ویډ کې کم نو سونه غو بسلا سونه وټکه الله سره ودا وګوره ټول کال کې پته درک نه لګینو پروژه کې چې دی را مخې ته شي نو بس غصه شو نو به قسم وکړ وی قسم بالله کذا په خپل عمر چې ته جنت لروش اغلا جمعات لروش دا سه مکه والا کوي سړی روغلو دی الله لري لا جمعات لا دی الله دین لا ارننه وتلو ته ته خیر مقدم وکا ته ته استقبال وکا چې ماشاءالله ماشاءالله الله دې دا ارڅ قبول کا الله ګوره شرکیات معاف کړي الله کفریات معاف کړي پتو کې وا ګناه وا غلاظت او نافرمانی وا الله په خپه کېدو اوس دې ارث پرې خپل نو الله له محبوب شولې الله دې موږ له توبې توفیق نصیب کړي الله له وګرځيږي ان الله بشک الله يحب المحسنين من کید نه کان خلق اسرا محسن هغه چالو چې نیکی کوي خو دې زړه نه کوي نیکی دې زړه نه کوا ښا زړه په سه ما کوا محسن هغه چاله چې د زړه نه کار کوي دا ته چې کوم المنس کوي نو ګوره سوس پوس نه دې ټیم پته لګي بس چې ټیم لوړي جمعات لا کله به نه راکو تلوي او کله چې کنه جامع تلې یلا خلو چې وشو نو ته د زړه نه کله کو د زړه نه کولې سره به پته کېږي ته چې کله بهر سفر دی وی او ټیکټ دی وی په درې بجې د شپې نو کله کور د زړه نه کول چې مړه پرې چې کله وچا څوې په مزه به لوړ چې څوک پر غو نه کېږي نو په خپل ځول الارم جوړ کې بچول مو یې مشر له وی چې لکه مور وی چات کا سره چې ټیکټ مې ځای نه شي کوو دا څه کنه کوو سره د ژوند نه کور کوو کنه کا شدغه توجه مونږ دلم دا څه د ژوند نه کوله کله ژوند نه کم کار کولو کنه بیا به دا ټول فسادات ختم شي بیا به په پلمونز کې خارختونه په موږ نه لګي راي کوي به الموز دای به چری ځون کوي کوي به الموز توجه به بل پلو سوچ به بل پلو په منځو کې الله را توجه کوي ته چاله ولوړي تر سر چاله خطا کوي الله لخ خطا کوي موز دې جړا شوی چې توله جړو پکې روش دی الله کتاب پکې ویا د زړه نه عمل کوه د نیکی کار د زړه نه کوه د زړه نه زکه د پکاريږي ان الله يحب المحسنين بشک الله مینا کوي د نیکانو خلق سره او کله چې ته زړه نه نیکی کوي بیا دا بیماری بیماری نه ګوري ته ګوري ته به سخت بیمار وي ته به داسې بیمار وي چې د کارت باندې به وي خو چې کله د زړه نه د دین لا زړه ویر شي بیا به مجبور شي ضمیر به مجبور کی او بیا به تکلیف مو چتوي خو چې د زړه نه کار کوي هغه کار به سره رسوي نو دین د زړه نه د کولو شای دی الله دې موږ له نصیب کی په حقيقي باندې سره ومن الذين لا فرميوا بعض دعوا او کسانو نه قالو چې ویلو هغه چې ان نصارا موږ نصارا یو نصارا د نصرت نه وته چې موږ امدادیان یو د عیسی علی السلام نو اخذنا موږ غسه و میثاقهم وعده دی غوینا لیکن فنسوه رکړه غوی حزن عیسی حسین مراد هغه توحید او مما دی هغه نه چې هغه له پنسیت ورکړې شوی او ذکرو به فاغرینا پس مونږ او غرزولا او غرزولا مونږ بینهم په منځ دوی کې العداوت دشمنی والبغضاء او تشی حسد الی یوم القیامه تر قیامت پورې اورا چا چې دین خلاف کړی دی الله یې په منځ کې دشمنی وچولې ایمو په خلکو کې وا خبره مشهور ده چې الله په کې رسول الله یو ځلې په قهر شینو څه شی وی دا څه خو ځون خبره زکه مولا یو دم نه ده څنګه وی چې چاله یو دی نه دا باندې ولا خبره کوته یو ده مخکې خبره ها جی جزاک الله یو ځلې چې الله تعالی په قهر شي چې مسپری کی دا غلطه خبره ده دومره خبره ضرور ده چې سفر دا د تکلیف یو شی دی حدیث کې چې السفر قطعه من العذاب خدغه څه خبره په دوه الفاظو په حدیث کې نشته چې کني عذاب الله یې کوي په سفر کړی نه سفر خو د خیر دی پوره وي مطلب په سفر کې سړی لږ په تکلیف پیږي خپل سہولیات نه لګ لري ته چې په خپل کور کې او چې ته په سفر کې په سفر کې خو سړی په ګوډ کې نو شنو پابند مې نو شته او کور کې سړی به تکلیف وي نو یی چې الله تعالی په قهر شي نو په مسافری کې او چې الله تعالی په څلور ځله په قهر شي نو چې په بدی وړي غالبا دا څه خبره کوي اگر چې دا خبره په حدیث کې نشتا لیکن دا آیت وګوره الله فرمایي چې کله دغه نصاراو دین ایر کړو نو په سازو کې مې څور کړل الله فرمای فاغرینا پس موږ ورځو ولا پمنځ دوی کې العداوت دشمنی اوري والبغضاء او حسد الى يوم القيامه تر قیامت پورې مطلب دا چې الله په دین کلا کوي نو الله به دې زندگی صحیح ته رہی او کدی الله دې دین نه لګو میرے دل شولې نه ګوره انتظار کوا په یو نه یو مصیبت کې به دې الله گرفتار رہی دې دنیا الله دې موږ وساتي دې مصیبتونو نه ګوره دې الله سره ډېر سخت مصیبتونه شته ده اې دا مصیبت نه ده ته وګڼه دا مصیبت نه ده چې روغ رمټ انسان وی زندگی وی و انسان دومره یاره هر وخت په لړ کې لري چې اسره څوک نه داز وچت نه کی مصیبت ده کنه ده ته په یاره کې بچی دې په یاره کې کور دې په یاره کې چرګي چرګوړي پابند ساتي دا تکلیف ده کنه دا بدی دا لوی مصیبت ته دا مصیبت څلر چی دی بيدینه دی وجنا په خپل ژوندۍ نظر ثانی وکړي مونږ څه داسې غلطي شوی چې په دومره غټ مصیبت کې گرفتار یم الله له وجاړه چې الله دې دا مصیبت لري کی الله دې هغه خلق چې څوک بدو کې اخته دي خپل بدیو نه خلاص کی الله دې هغه لم دې خوشاله ژوند نصیب کی مونږ دعوت وکړو الله فرمای وسوف ينبئهم الله زرد چې الله به خبر ورکې دوی لا بما فاغو کارونو کانو يسنون چې دوی کول په آخرت کې به ته سزا ملاويږي یا اهل الكتاب یا اهل کتابو قد جاءکم رسولنا یقینا غلې تاسو لري مون پیغمبر یبین لکم چې بیان کړي دي تاسو لا بیان اول به تاسو لا کثیرن ډېر هغه خبره مما کنتم چې وو ډېر هغه مسلې ډېر هغه مزامین چې کنتم تاسو به تخفون پټولې من الكتاب دي کتابنا پیغمبر به هغه پټه خبره ترګندولې دي پیغمبر کار دا چې پټه خبره ترګندې کا ويعفو عن كثير او پر خپل به عن كثير ډېر غیر ضروری خبره کم خبره به چې ضروری نه و اوی پر خو مخ به ته واړول دا اخلاق د پیغمبر هر خبره لا خپل ما ورکوخه چې ته هر خبره بحث کوي نه هر خبره د بحث نه هر خبره موضوع بحث مګر ځوا دا به ټکونو کې چې دا بحثونه جوړیږي او دا غاند او بلا او جګړې لب کې خبره رسیږي دا ځکه دومره خبره به څوک ورونه شنو بس به تو کوي لګیاوي سړی پکې هیڅ علم وته نه موږ له سره خپل ټلیفونو کې یاره استاد په اجرا کې نو سیو استاد په یوزو کې نو سیو جګړان در سره په نامه سلام ونه دا د جګړې خبره وا څوک ځون په یو له خو دې مخ کې نه به ټلیفون کړو چې لکه استاد دا په شریعت کې دغه مسری ته حیثیت ته چې کله خو یو بل سره وټکوي وټپوي هغه نه پاتې استاد لبه ګډله پونو کې چې څوک په حق دی او څوک باطل دی غیر ضروری کارونه هغه لا خلمت روا یمو پښتانوي وی اره خبره دی وجري او جمعات خو نه کنا چې ته خله خزان مس پکوا په اره خبره سړی سپکیږي پیغمبر فرمای کم سړی چې خاموشه پاتې شو په خاموشي کې نجات ده من صمت نجات ډېر خبره مکو د ضرورت خبره کا خوش طبيعي کا د خوشحالي خبره کا هر خبره په خپل ما مې دا چې څه د خلیل ارتي بس ارث وي دا کشران نو چې د هغه تربيت ملحوظ ساته ځنه خبره چې د مشرنا واوري سړی مشره سه بوبس ایمو خلکو ته بوبسي سړی دا ټکه عباس ته عباس خلک غني بیا مطلب کمزورې کچای غني الله فرمایي قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یقینا رغله توسل دی الله دې طرف نه نور او کتاب کرا کون کوي یعنی کتاب کرا کون کوي واو عتوی تفسیری یهدی به الله من اتبع رضوانه هدایت کوي الله دې د کتاب په ذریعہ من اد اغه چا لیار کوي الله دې د کتاب په ذریعہ اغه چا لا اتبع رضوانه چې څوک تابعداري کوي د رضامندیا دی الله څوک هم چې د الله را زمنتیا ګوري نو کتاب لا یو ګوري سبول السلام په طرف د لارو دی سلامتیا لارې د سلامتیا څه شي دي عقاید او اعمال صالحه دي او یخرجهم من الظلمات الى النور روباسی دا خلق د تیارو د شرک او د جهالت نه الى النور په طرف د رڼا د توحید او د علم پوهه به الله درکې پوی بشي او خيار بشي واقف بشي چې قران لکینه ځکه قران خو نور دی کنه نو چې ته پلیار راونه او پلیار کې لاړه مو لړګي او دا شي نشي د ورزيږي به او چې علم یعنی روشنی چې ته ملو شي قران روشنی وا نو بیا به څو شي بیا به ارڅ او پیجنې خو بعد به پیجنې به اذنه په توفیق دی الله اذن مراد توفیق دی ګورا دی الله دی دین خدمت ته کړي قران درسونه دي کویل دي کاوري دل دي څوک دي دا غرور نه کوي چې زه تکړه یم زه تکړه یم زه داسې کوم نه نه اے بندا کدا توفیق دی الله نه وای نو یو لفظ هم د خلین نه شو وکړای دا ټول چې څومره مهنت کیږي چا په توفیق کیږي شکریا دی الله ادا کا چې په تو دومره الله رحم وکړلو چې دغه کار لای کینه ولې دی الله شکر ادا کا چې ته ټول عمر سار دې سجدې نه په سجده کې ولا کوي عام شکر یاد دغه نعمت نشي ادا کولای چې په ځای نور کارونو الله د قران نه کینه ولې ويهديهم الى صراط مستقيم خي الله الله دغه خلق لا الى صراط مستقيم په طرف دینه غلا څه مطلب مخکمه الله فرمایل يهدي دلته الله خي يهدي معنا دا يهديهم دویم نه مراد یعنی استقامت ور کوي الله په دین کلکتیا ور کوي الله پنه غلا لقد كفر الذين قالوا دا وزنه ویری ان شاء الله د تفرینه بعد بیا ویو تفریو کو مختصر غوندي بیا به درسم چونکی ته دوله صبح جو پوری وی زکه د جمعې ورځ دو نو تفریو کو تفرینه فورا بعد بیا درس شروع کو ان شاء الله